بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد لتير درس بدو دوو كي من قوتاسي دي منزلار د منځلار اسلام یا د معتدل اسلام په اړه باندې دا وویل چې د دغه ډول اسلام د ایجادولو لپاره د غرب څه ضرورت و غرب ولی د حقیقي اسلام په ځای د یو بل اسلام د ایجادولو هڅه وکړه او بیا دا ویل چې د دغه اسلام د ایجاد لپاره دوی د کومو طریقو او د کومو وسایلو نه کار واخیست او په مجموع کې د دوی هدف د دغه ډول اسلام له ایجاد نه څه شی و پوره دوه ساعته خبره وه که د هغې خلاصه اوس بیا راټولوو نو د نوي درس وخت به رانه ونیسي نوی درس له دې ځایه شروع کوو چې نوی اسلام چې امریکا او غرب یې ایجادوي یا یې ایجاد کړی او د هغې د تکمیل کوښښونه یې روان کړي دي دا څه شی ده اسلام نوی نه را که غرب ایجاد میکنه و میارها را بر از او وضع کرده محددات را برش وضع کرده تعریف را از خود برش گذاشته و در عین وقت یک اسلام را دو اسلام کرده یک اسلام را به نام اسلام رادیکال یا اسلام بنیادگرا و اسلام دیگر هم به نام مادرت اسلام یا اسلام میانرو و اسلام معتدل معرفی کردن ما از تقسیمات که در رابطه با اسلام شناسی در کتابهای خود در تاریخ خود داریم نه تنها تنها ما بلکه مستشرقین هم در رابطه به اسلام دوگانگی را اعتراف ندارن خود مستشرقین هم میگن که اسلام یکی است اسلام دو تا نیست ای که غرب یک اسلام را به نام اسلام متمدن و میانرو و یک اسلام دیگر را به نام اسلام متطرف یا اسلام تندرو اسلام بنیادگرا ایجاد کرده این یک ضرورت حربی و جنگی و استراتژیک غرب بوده که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به وجود آمد چون اونها از اسلام بیم داشتند بنان باید دلایل را می تراشیدن تا مردم را توجیه کنند تا مردم را قناعت بدن که ای اسلامی که امروز در جهان است ای هم امو ارزش جنگ را در مقابلش داره که خود اتحاد شوروی داشت غربیان هم چغه څوک پکې عالمان دي مؤرخین دي مستشرقین دي هغه د اسلام په دوه ګونیتوب باندې باور نه لري هغه اسلام یو اسلام دی او مسلمانان هم په دې باندې باور لري چې اسلام یو اسلام دی البته د اسلام د اجتهادي فهم په اړه باندې د اسلام د اجتهادي فهم په اړه باندې مسلمانان په خپل منځو کې فقهي تقسیمات لري چې د اسلامي مذاهب نه عبارت حنفي مذهب ده شافعي مذهب ده مالکی مذهب ده سلفي مذهب ده حنبلي مذهب ده او ځینې نور هغه مذاهب چې په یو وخت کې موجود و د اهل سنت او جماعت مذاهب ورسته یا یې پیروان د نور مذاهب سره یو ځای شول یا د نور مذاهب سره د نزدېکت نقطې دومره ډېرې وي چې نور دغه تباین ختم شو او د یو مذهب په شکل کې سره راټول شول او یو ډله نور مذاهب هم په اسلام کې یاد شوی دي چې هغه گمراه فرقه یا گمراه طایفه یا د بیلارو طایفو یا د فرق ضاله په نامه باندې یاد شوی دي کاغه خوارج دي کاغه معتزله دي کاغه قدریه دي کاغه جهمیه دي کاغه روافض دي کاغه د ته ورته نور طایفي دي دغه ډول تقسیمات په اسلام کې شته خو هغه د اسلام د اجتهادي فقهي فهم تقسیمات دي نه دا چې اسلام د دوه وي یو د معتدل اسلامي او یو د هم بنسټپاله یا توندلاري اسلام وي راځي چې د غرب دغه دوه ګونیتوب د دوی د خپل ویناو د دوی د خپل تقسیماتو پر اړه کې وپیژنو چې دوی اسلام ته په کم نظر باندې ګوري رښتینی حقيقي اسلام ته په کم نظر باندې ګوري او هغه اسلام چې دوی ایجاد کړی دغه تعریف څه شی ده دغه ارکان څه شی دي دغه محددات څه شی دي دغه معیارونه څه شی دي په هغه کې د ننوتلو لارې کوم دي او له هغه نه د وتلو لارې او حدود او بندونه کم دي د نن ورځې درس د موږ تاسو په دې اړه باندې ده د مسلمانانو له انده د مسلمانانو له فکره د مسلمانانو د عقیدې له نظره اسلام د الله دین دی الله رب ذوالجلال په محمد صلی الله علیه وسلم باندې د جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام په ذریعہ را نازل کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویختابه پوه شعور په وخت کې اخذ کړی دی او خپل امت ته پوره پوره رسولای ده او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم له مبارک ژبنا او د غل مبارک تصرفات او افعالنا صحابه کرامو په تواتر باندې تابعین تر رسولای او تابعین تبع تابعین تر رسولای او په امدغه تواتر باندې په مسلسل شکل اسلام مسلمانانو ته را رسیدلی دی د اسلام ارکان په اسلام کې واضح دي د ایمان ارکان په اسلام کې واضح دي او د دغه حقيقي اسلام نه د دفاع په لار کې مسلمانانو د تاریخ په اوږدو کې په لکونو بلکې په میلیونونو ککرې نظرانه کړې دي او لدی اسلام نه دفاع کړي د دغه اسلام څه ممیزات یا مشخصات دي چې د نور نه رابلوي هغه مشخصات یا ممیزات زه د تاسو په خدمت کې په مختصر مختصر ډول باندې بیانوم هغه دا چې اسلام خپل ځان تر ټولو لوړ غني او د هیڅ چا سره نه په تساوي قائل ده او نه د بل چا په برتري اسلام د علو دین ده اسلام ټول نور آسمانی دینونه چې الله را نازل کړي وو او تر یو وخت پورې په استقامت باندې وو ورسته بیا د تحریف لاس ور وګد شو اسلام دی هغه صالح مفاهیم ورنه راواخستل هغه چې په قران کریم کې مهیمنن علیه باندې تعبیر شوی ده چې د پخوانیو آسماني کتابونو صالح احکام چې د راتلونکو د پاره په کار و هغه قران منسوخ نکړ ورنه راوخستل په خپل قالب کې ځای کړل الله هغه راواخستل په قران کریم کې په نوې شکل کې مسلمانانو ته وړاندې کړل اسلام د بل چا سره نه تساوی مني او نه د بل چا تعالی مني امدارنګه اسلام له بل چا سره پیوندکاری هم نه مني دا نه مني چې اقتصاد به له کپټالیزم نه راوخلم ټولنه او اجتماع به د سوسیالیزم نه راوخلم اعتقاد به له اسلام نه راوخلم خیر ده فرهنګ به د عرف او رواج او عنعنو او ملي دستورونو او تاریخي موروثو نه راوخلم دا شیان نه مني اسلام په خپل ذات کې مکمل دی بل چاته نه ضرورت لري او نه دی بل چا سره پیوندکاری مانی چې کله هم په دې کې پیوندکاری کیږي دا به اسلام نه وي دا به یو بل شی وي اسلام په خپل ذات کې مکمل دی په خپل ځان کې مکمل دی رب العالمین فرمای اليوم اکملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا نعمت مې په تاسو باندې نن پوره ک الیو دین مې درته پوره ک خپل نعمت مې په تاسو باندې ولاوراو او اسلام مې د تاسو بار د دین په حیث باندې انتخاب ک غوړه مې ک دا اسلام د چا سره پیوندکاری هم نه مني نه یوازې دا چې د چا سره پیوندکاری نه مني نه په خپل ساحه کې او نه په بل ساحه کې د بل دین وجود مني ګوري دا مفاهیم زه ځکه د تاسو په خدمت کې عرض کوم چې اوس یو دعوت داسې شروع شوی وای چې خیر درازي د پیسفول کو ایگزیستنس په فلسفه باندې به عمل وکړو معنی دا باهمي مسالمت آمیز همزیستی تم وسیګه زم وسیګم یا یو بل اصطلاح رواج کړی دا الهي ادیان الهي ادیان نه دی الهي یوازې یو دین دی دا نور دینونه خو الهه کنسل کړی دی دا نور دینونه خو الله منسوخ کړي دي د هغه خو اوس حیثیت نه دی پاتې هغه باندې خو اوس د منه لیک را کرخه په بند را کښ شوی ده یا توحیدی ادیان په نامه باندې اصطلاح رواج شوی ده توحیدی ادیان کوم توحیدی ادیان هغه يهودیت ته توحیدی دین وایي چې عزیر ابن الله بولی هغه مسیحیت ته توحیدی دین ویل کیږي چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام دی الله زوی بولی د توحید خو یوازې یو دین دی چې الله هم په خپل ذات کې یو غني هم په خپل صفاتو کې یو غني نه به کې تسلیث شته ده نه به کې دوګانګي شته ده او نه به کې چند ګانګي شته ده لکه د هندوانو دینونه چې تر اتو سو پورې او تر زرګونو پورې الهان ورکه موجود دي دوی په ځام او په ګمان باندې اسلام د بل چا سره همزیستی نه غواړي بلکې د بل دین وجود اصلا نه مني په داسې شکل چې هغه د انسانان د اسلام لمنلو منی کی او یو تعرضی اقدامی حالت کې دی ځکه خو رب العالمین مسلمانانو ته امر کوي چې تاسو تر هغه پورې د کفارو په خلاف وجنګيږي چې د دوی فتنه ورکه شي فتنه ورکه شي د فتنې تفسیر په اتفاق سره مفسرینو کړی چې دا شرک ته وایي کفر ته شرک او کفر دا فتنه ده اسلام حق یوازې په خپل ځان کې منحصر غني یو اصطلاح د اوس د غرب چرګوړو رواج کړی ده وایي چې حق دا نسبی دی په دې معنی چې یو څه حق په اسلام کې دی یو څه حق بیا په يهودیت کې شته یو څه حق په نصرانیت کې شته یو څه حق په هندویزم کې شته یو څه حق په بودایزم کې شته یو څه حق په یو بل څه کې شته وي دا نسبتي خبره ده کله په یو کې یو کې ډیر یو کې لګي د بل په نسبت باندې وي لګو ډیر به پکې وي خو دا حق په دې ټولو کې مشاع ده مشترک دی دا په ټولو کې شایع دی خپور دی پکې دا یو غلطه خبره ده اسلام حق یوازې په خپل ځان کې منحصر غني خپل ځان نه وتل په دې باندې اعتراف اصلا نه لري چې بل څوک دې حق وي د اسلام د مشخصاتو یا د امتیازاتو په سلسله کې هغه دا دی چې اسلام لپا سره نازل شوی دی د اله لوري د بشر په دې کې دخل او غرض نشته د بشر په دې اسلام کې دخل غرض نشته چې لګ ور زیات کا لګ ور کم کا لګ ور سست شه لګ ور شخ شه دا پکې نشته دا د استسلام دین دی پورا پورا ور داخليدل داسې پورا ور داخليدل چې خپل رغبت خپل فرمایشات او خپل خواهشات دا ټول لدی هر څه نه تیرېدل کني ایمان اصلا نه صحیح کیږي رب العالمین فرمایي په یوازې تعبدي مسایلو کې نه یوازې په عقیده کې نه فيما شجر بینهم په هغه مسایلو کې چې د دوی ترمنځ مناجره مشاجرات او منازعات پیخیږي د دوی په عدلی او حقوقي مسایلو کې تا حکم ونه ګرځي ترڅو چې تا حاکم نه کی ترغه د دې ایمان نه صحیح کیږي که ارڅومره منځونه وکي او بیا یوازې تحاکم هم نه بلکې په دغه تحکم باندې رضامندي هم ښکاره نه کی ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا بیا حرج هم احساس نه کی دا هم ونه وایي چې بس څنګه چل کوي نو خو منې به نو مجبوریت ده چې دا یې وویلې قاضي ته تللی هم و اسلامي فیصله یې منلې هم وه او هغه ته ځان په ظاهر او تسلیم کړی وو خو بیا څوک پښتنه دي چې څنګه شو لکه فیصله دي څنګه شو تاسو خو شریعت ته رجوع کړی وو بس خو یو شای شو نو منو یو څنګه چل کوي بل چاره نشته په دې خبره دی بیا کافر شو ځکه الله فرمایي ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا بیا به دوی په خپل نفس کې حرج هم نه مني حرج به هم نه پریږدي دوی د خپل حرج اظهار کوي چې په زړه کې خو مې څه شته خو چاره نشته نو څنګه چل کوي یا وای شو دیگه یک کار شد جو دورش میکنی آره قبولش کنیم دیگه چاره ای نیست بس په دې خبره دی بیا کافر شو ويسلم تسلیما هر څه به الله ته پرې دی په پوره پرې خودو باندې خپل رغبتونه او فرمایشات دا به ور سره نه یوځای کوي اسلام د پوره استسلام دین دی دې کې د بشر لاس نه چلیږي البته د شرح او د بیان په حق لې د شرح او د بیان په اړه یې د مصداق او د مثال د لټولو په اړه یې د استنباط او د توجیه د مسائل او د تفریح د مسائل په اړه باندې د اجتهاد مجال دی د اسلام انداس خلاص آزاد پریخي خو یو دی ورته ایخي دي خو دا بیا موجود دی اجتهاد دا د مختلف وختونو کې علماو د اسلامي شریعت د اصول په منځ کې دغه پرانا کې اجتهاد کړی د اجتهاد سلسله د روانه ځکه بشري ضرورتونه متجدد دي او په اسلام کې دا ظرفیت او مرونت شته د چې هغه د هر زمانه لپاره تازه وي د هر زمانه لپاره د پوره احکام ولري په دې اعتبار په اسلام کې د بشر د فکر د چلیدلو او زغلیدلو گنجائش ته خو په اصل اسلام کې د څه کمولو د څه ورزیاتولو حق نه لري همدارنګه اسلام انسانانو ته په یو نظر نه ګوري یو ډول انسانانو ته مؤمنان وای هغه اهل جنت غني هغه نه الله راضي غني هغه معتبر او محترم او اعلون غني او یو ډول انسانانو ته بیا کله ورته سپای وای كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث کله ورته خر وای کمثل الحمار يحمل اسفاره کله ورته حیوانات وای کله تر حیوانات هم گمراه ورته وای اهل جهنم یې غني اهل جهنم یې غني ژوند یې تیاره غني اسلام د انسانانو ترمنځ د مساوات خبره ده نه مني د اس په اسلام پر افترا ده چې وای اسلام ټول انسانانو ته په درنښت ګوري اسلام ټول انسانانو ته په درنښت نه ګوري یو برخه انسانانو ته په درنښت ګوري او هغه برخه انسانان چې د الله سره دښمنی اعلان کړي ده او د الله د حدود نه طغیان او سرکشي کوي بیا به نه ولې په درنښت ورته ګوري دا کوم عقل دا کومه پاچاهي به وي چې غل غله ترم په درنښت کتل کېږي او قاضي ترم پکې په درنښت کتل کېږي قاتل او خائن غدار او ظالم ته هم په درنښت کتل کیږي او منصف او مفتی او صالح او صاحب حق دته د هم کې په درنښت کتل کیږي دا خو د بشر عقل لا نه مني دا خو لا څه کوي چې الٰه دی ومني دا یو افترا ده په اسلام پر چې اسلام ټول انسانان ته په درنښت ګوري دا دا مفاهیم ځکه تاسو ته یادوم چې دا سیکولر خلک دا څوک چې د غرب لخوانه په فکری لحاظ تغذیه کیږي او د غرب لخوا نه مفاهیم ورتلقینیږي او غي بیا په واز کومې په مسلمانانو کې وایي چې اسلام انسانانو ته په درنښت ګوري د هغه دغه بیزایه شبهه او دغه بیزایه دعواوې منګه یو څه بیان کړې وي نو ځکه دغه نقطه زه تاسو په خدمت کې نه عرض کوم خو د دې په خلاف غرب بیا ټول انسانانو ته یا د غرب له لوري جوړ شوی اسلام بیا ټول انسانانو ته یو ډول ګوري ټول په یو په یو یو تله باندې تلي وروسته به د دوی ګواهی او شهادتونه زه تاسو په خدمت کې عرض کما خو د غرب او د اسلام دغه عقیده چې ټول انسانانو ته په یو نظر باندې نه ګوري دا په بل تعبیر باندې د ولا او د برا د عقیده لپاره بنسټ ده هغه کسان چې له تا سره د اسلام په عقیده کې شریک دي هغه د تا دوستان دي ته لاغوي سره د دوستۍ مسؤلیت لري لاغوینه د دفاع شرعي مسؤلیت په غاړه باندې لري او هغه کسان چې د الله نه باغیان دي له دین نه باغیان دي د رسولانو په مقابل کې درېدلې دي د حق په مقابل کې موقف نیسي دغه په مقابل کې شرعا ته په دښمنۍ باندې مکلف یې د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام اسوه او مثال موږ تاسو مخکې په مخکینی درس کې په تفصیل سره بیان کړ چې الله ابراهیم علیه السلام مؤمنانو ته د مثال په حیث وړاندې کړی دی او بیا هغه چې خپل قوم ته ویل دي چې زه له تاسو نه بیزار یم د تاسو له معبودانو نه بیزار یم تاسو څه باندې ایمان لري دغه نه په تاسو هم کفر ده د تاسو په معبودانو هم کفر ده د ما او د تاسو ترمنځ دښمنی اعلان شوه ده او د دښمنی به دښمنی به ابدی وي او دا به تر هغه د تاسو په خلاف روان وي چې ترڅو تاسو په یو الله باندې ایمان راوړئ نو د ولا او برا یا د الله په خاطر د دوستۍ او د دښمنۍ د عقیده لپاره دغه تباین او یاد وګونیتوب په اسلام کې دا ضروری دی د غرب لخوا نه چې کم اسلام جوړ شوی دی اوس دغه څو مشخصات درته وایم تعریف به ورسته وایم خو هغه مشخصات یا عمومي خدو خالي د تاسو خدمت کارز کوم د غرب له خوانه چې کم اسلام ایجاد شوی په هغه کې جهاد نشته جهاد په هغه کې نشته د غرب په دین کې نه غرب چې مسلمانانو ته کم اسلام جوړ کړی ده اسلام را که غربی ها بر مسلمان ها تدوین کرده این نمیگم که در مسیحیت جهاد نیست یا در یهودیت نیست یا در سکولارزم نیست یا در لیبرالیزم نیست یا در کمونیزم نیست از او پدیده های فکری هیچ, هیچ سخنی در میان نیست اسلام را که غربی ها بر مسلمان ها تدوین کرده مشخصاتش چنین است اول در او اسلام جهاد هیچ جایی نداره در اسلامی که غربی ها او را تدوین کرده در او ولا و برا دشمنی و دوستی به خاطر الله وجود نداره اسلام را که غربی ها تدوین کرده در او نظریه علو و نظریه غالب بودن بر ادیان و کشهای دیگر وجود ندارد هم ادیان در او یکسان هستند اسلام یهودیت هندوئیزم بودیزم سیکولاریزم نظریات و ازم های دیگر هم از دارای یک ارزش هستند هیچ تفاوت و فرق میانشان نیست غرب چې کوم اسلام جوړ کړی په اسلام کې شریعت نشته د تعجب خبره ده چې غرب چې کوم اسلام تدوین کړي په هغه کې شریعت نشته ده یعنی داسې قوانین چې د انسانانو ژوند تنظیموي دا ورکه نشته هغه وایي چې ټول انسانان به وضعي قوانینو ته رجوع کوي تحکم به وضعي قوانینو ته وي ورسته بیا د دوی تعریف زه د دوی له کتاب نه درته وایم د غرب له لوري چې کم متمدن دیموکراتیک منځلاره اسلام تدوین شوی په هغه کې شریعت نشته یو به شریعت اسلام ده یوازې روحي او معنوي انتساب ده په خپل تصور کې د الٰه خواته یو رغبت ده په عمل کې د الٰه قدرت یې لزمکه نه لند کړی ده په دې معنی باندې چې الٰه وی او کنه وی کڅوګه منی او کنه منی دا خطرناک خبره پکې نه ده په دغه اسلام کې چې دا دوی ایجاد کړی ها که څوک منی هم نو الٰه به په اسمان کې منی پس مکه به نه منی دا به نه وای چې دا قانون د الٰه د حکم مطابق جوړوم دا د الٰه د حکم مطابق حلال ده دا کار حرام ده دا کار روا ده دا کار ناروا ده دا غوره ده او چې د دلیل پښتنه ته وشي چې ولې غوره ده وای الله فرمایلی دی وای نه دا د الٰه بل زمکه سره کار نه وي د الٰه بل انسانانو سره کار نه وي د الٰه بل تقنین او تشریع سره کار نه د الٰه بل حاکمیت سره کار نه د اله د انسانانو د توجیه او د دوی د تنظیم سره کار نه وي دا کار به څوک کوي دا به انسانان په خپل کوي رجوع به چاته کوي رجوع به اکثریت ته کوي اکثریت چې څه ومنل هغه صحیح چې څه رد کړه هغه ناسم د اکثریت د فیصله مرجع به څه شي وي اکثریت به خپل فیصله د وحي مرجعیت ته راجع کوي نه هغه به دوه مرجعیتونو ته به راجع کوي عقل ته او هوا او هوس عقل چې څه خو غنل هغه خو او د ډیرو خلکو هوا او هوس چې څه خو غنل هغه خو چې بد یې وګڼل هغه بد د دغه میانرو اسلام مرجعیت د اکثریت ته ده د اکثریت مرجعیت بیا عقل او هوسونو ته ده په غرب کې تر دې پورته دلیل نشته ده چې د یو چا نه پښتنه وکړي چې دا کار ولې کوي هغه ته وایي اټ از مای ویش دا د ما خوخه ده تر دې پورته بل دلیل شته نه د غرب په عقل کې چې د تا خوخه ده نو د تا د خوخه نه پورته خو بل څه شته نه ځکه چې د غرب په نننۍ معاصره فلسفه کې انسان د خپل ځان د پاره خپل اله دی نعوذ بالله هغه وایي چې انسان نور خپل عقلي بلوغ ته رسیدلی دی هغه نور نه پیغمبر ته ضرورت لري او نه آسماني توجیه ته ضرورت لري ځکه چې سمندرونه تسخير کړي دي مریخ مشتري ته رسیدلې ده فضا تسخير کړي ده نو هغه نور دې ته ضرورت نه لري د خپل عقلي طفولیت نه وتلی د خپل عقلي بلوغ ته رسیدلی چې وخت عقلي بلوغ ته رسیدلی نور کده یو وخت الٰه او پیغمبر ته ضرورت هم درلود هغه ضرورت نور منتفي ده نور دی په خپل د خپل ځان الٰه دی او په خپل د خپل ځان لپاره حلال او حرام او خو بد مصالح او مفاسد په خپل تشخیصول شي نور دی ته ضرورت نشته ده چې د اسمان له لوري د دی توجیه شي نو د غرب له لوري په نوي جوړ شوی اسلام کې چې دا دوی دی منځلار اسلام په حیث باندې خلکو ته وړاندې کوي په هغه کې فیصله د عقل او د هوسونو په بنیاد باندې کیږي او اکثریت بیا د هغه ممثل دی همدارنګه د ښه او د بد د صالح او د فاسد د د صلاح او د فساد د خوالي او د بدوالي لپاره معیارونه شریعت نه ټاکي بلکې خلق به ټاکي خلکو چې څه ته ښه ویل هغه ښه خلکو چې څه ته بد ویل هغه بد البته خلک په یو خبر نه په اتفاق کیږي سره بیا چې اکثریت څه وویل امغه سمه ده د اقلیت به د اکثریت تابع وي اقلیت به اکثریت په الوهیت باندې مانی دغه په فیصله باندې د اعتراض حق نه لري بیا ځکه چې اکثریت دا فیصله کړې ده اکثریت هغه مرتبه په غرب کې حاصله ده او په هغه دیموکراتیک متمدن منځلار اسلام کې ورته حاصله ده چې کومه په اسلام کې الٰه ته حاصله ده زه تاسو ته چې دا خبرې کوم کې دې شي یو برخه به زین ورونو ته عجیبه وي خو دا خبرې ما د غربي مراجعونه راټولې کړې دي دا خبرې ما د تش... د دوی د قانون سازي د مراجع او د کتابونو نه راټولې کړې دي دا ما د حقوقي قاموسونو او کتابونو نه راټولې کړې دي دا چې کله تاسو په خپل په دې مجال کې پراخه مطالعه وکوي نو بیا به تاسو ته دغه واقعیتونه او دغه حقایق په خپل په مخ کې درشي زه یوازې د کلیګانو د کلیدونو په حیث باندې یو یو ټکی د تاسو په خدمت کې عرض کوم باقی منده به تاسو بیا په خپل مطالعه ورپسې وکوي او تاسو به د شیان په خپل د مثالونو سره وګورئ تاسو به د غرب د فیلسوفانو نظریات چې کله مطالعه کوي لکه کاغه د سارتر فلسفه ده کاغه د سپینوزا ده کاغه د نورو لوی لوی غربي فیلسوفانو د هوبز ده دا ټول به تاسو په خپل در معلوم شي چې دوی په سیاست کې څه ویلي دي لکه د میکاولی یا دوی په پراګماتیزم یا د منفعت په فلسفه کې څه ویل دي همدا رقم ته دوی د سوشل کنټاکټ یا د انسانانو ترمنځ تړون هغه چې د شریعت ځای نیسی هغه چې د دیموکراسي لپاره بنیاد یا بنسټ دی په هغه کې څه ویل دا بیا چې کله تاسو د غرب د معاصر فلسفي کتابونه مطالعه کوئ دا په خپل د مثالونه او دغه احکام او د بشر د پاره د دغه ډول د نظام د تدوین د خدو خال تاسو ته د هغه په کتابونو کې په خپل درخکاری همدارنګه د غرب له لوري دغه جوړ شوی اسلام د غرب د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې له بې استثنا منلو سره هیڅ ستونزه او مشکل نه لري دا د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه ده متمدن دیموکراتیک منځلاري اسلام دغه په خپل د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه دا ټوله منی او د دې په اړه کې هیڅ استثناء نه لري دا نه وایي چې دغه حق یا دغه قانون یا دغه مسله نه منم مثلا اتلسمه ماده تاسو راوړم د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیې په اتلسمه ماده کې وایي هر انسان از حق آزادی اندیشه انتخاب دین برخوردار می باشد هر انسان د فکر د ازادۍ او د دین د انتخاب نه برخوردار دی دا د افغانستان قانون اساسي دی د 2004 کال قانون اساسي دی دا قانون اساسي په خپل شپږم او اوه ماده کې وایي چې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه منو او د دې منل او پرځای کول د دې قانون اساسي وظیفه ده دا قانون اساسي د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه پرته له کوم استثنا مني راشي د بشر د حقوق د نړیوال اعلامیه اتلسمه ماده ته چې څه وایي هر انسان از حق آزادی اندیشه انتخاب دین برخوردار می باشد چه هر دین د ځان لپاره انتخابوي بقا بر یک دین نه وایي چې په یو دین باندې پاتې کېدل استمرار بر یک دین دا نه وایي دا اسلام هم ورسره مني هغه وایي د دین د انتخاب حق لري هر انسان که سهار دی مسلمان وي غرمه مې يهودي کیږي مازدیګر نصراني کیږي د شپې هندو کیږي سبا کمونیست کیږي به چراوي شي بیرته بیا د بودایي کیږي چې غرمه شي ور باندې بیا بهایي کیږي چې ماخام شي بابي کیږي چې شپه شي بیا یا سهار شي بیا ملحد کیږي یا په یو بل عقیده باندې معتقد کیږي د هیڅ چا ور سره غرض نشته ځکه چې د بشر د حقوق نړیوال اعلامیه دته د دین د انتخاب حق ورکړی نو په دې معنی باندې د افغانستان اوسنی قانون اساسي چې د امریکایانو د اشغال په وخت کې تدوین شوی په ټول صراحت باندې هر افغان ته د کافر کېدلو حق ورکړي راشي دا ومه ماده زه د تاسو پغمه ومه ماده د تاسو په خدمت کې زه عرض کوم شپږمه ماده دولت د انساني کرامت د ساتلو د بشري حقوقو د ملاتړ د دیموکراسي د تحقق د ملي وحدت د تأمین د ټولو قومونو او قبایلو ترمنځ د برابرۍ او د هیواد په ټولو سیمو کې د متوازنې پرمختیا او ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف د بشر د حقوقو په ملاتړ مکلف دی دا دولت د دیموکراسي په تحقق باندې مکلف دی دا دولت هغه دیموکراسي چې حاکمیت ورکې د اله نه دی حاکمیت ورکې د بشر دی هغه چې غربیانو په خپل تعریف کړي ګورنمنت اف د پیپل بای د پیپل فور د پیپل د خلکو حکومت د خلکو په لاس د خلکو لپاره اله ته ورکې بیخي ځای نشته وحی ته ورکې قطعا اشاره نه ده شوې انسان د خپل ځان د پاره د ژوند معیارونه او د حلال او د حرام معیارونه په خپل بکې ټاکي ګورنمنت اف د پیپل یو څوک به وایي چې د ګورنمنت نه د مراد اداره ده دا اداره خو په قوانینو باندې کیږي قوانین به څوک تدوینوي په دیموکراسي کې د قوانینو د تدوین حق الهه ته حاصل ده که قانوني مراجعو ته حاصل ده که ولسی جرګې ته حاصل دی که پارلمان ته حاصل دی حاکمیت دوه شقونه لري یو شق تنفیذي حکومت دی او یو تقنینی تشریعي جانب دی دا دواړه په دیموکراسي کې د خلکو خپل حق دی همدارنګه په اومه ماده کې وایي دولت د ملګرو ملتونو د منشور د بین الدول معاهدو د نړیوالو میثاقونو چې افغانستان له هغو سره تړاو لري او د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې رعایت کوي ومه ماده وایي دغه دولت یا دغه قانون اساسي د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیې ملاتړ کوي هیڅ استثنا نه په دې ماده کې شته او نه د دې قانون اساسي تر یو سل دوه شپېتمې اخرینۍ مادې پورې چیرته شته پکې چې موږ په استثنا د فلان او فلان او فلان نه هیڅ استثنا پکې نشته په پوره اطلاق باندې دغه قانون اساسي وایي چې زه دغه د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه منم دا په ومه ماده کې وایي چې دا زه به استثنا منم استثنا به په کېشته نه او دا په اتلسمه ماده کې وایي چې هر څوک د دین د بدلولو او د دین د انتخاب حق لري این حق شامل حق تبلیغ دین و عقیده و آزادی اظهار نظر و دیدگاه از طریق آموزش های جمعی، رسانه‌ای، اقامه شعائر و محافظت از آنها به صورت سری یا علنی فردی یا گروهی نیز می شود نه یوازې دا چې د دین د انتخاب حق لري د دین د بدلولو حق لري بلکې د دین د تبلیغ حق هم لري نو دغه قانون اساسي چې دغه د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه منلې دا په صراحت باندې دا مني چې په افغانستان کې د مسیحیت او د بل هر دین تبلیغ د جواز دی نه یوازې دا منل یې بلکې تبلیغ یې هم او دا تبلیغ هم په پټه نه سری علني او په انفرادي ډول قاچاقي هم نه از طریق آموزش های جمعی رسانه‌ای د کفر د خبرولو پوره حق ارچاته ورکړ شوی ځکه خو چې عبدالرحمن پنشیری کافر شو مرتد شو هیڅ چا په بریتو باندې لاس هم کش نه کړی شو ولې ځکه چې هغه په دې قانون اساسي استدلال کاوه دا قانون اساسي د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه مني دا د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه چې دا قانون اساسي بلا استثنا مني دا هغه ته د دین د انتخاب حق ورکوي نو دا د انتخاب حق ورکوي او دا قانون اساسي بیا د رئیس دولت او ټول دولت په دې مکلف کوي چې د دې رعایت وکوي نو بیا به څوک ولې د مسیح کېدلو یهودي کېدلو یا د بل دین ته بیا وختلو نه ایساري ولې به محاکمه کیږي څنګه نرغوندې لاړ څنګه نرغوندې په غرب کې شاهانه استقبال وشو ځکه چې کله چې خلکو دغه د تکفیر او یا پغه باندې د حکم د خېجولو یا د ارتداد په حکم د وژلو فیصله وکړه د غرب ټول مشران ویل چې موږ په افغانستان باندې خرچه په دې خاطر نه ده کړې چې هلته یو څوک خپل دین آزاد نه په آزاد شکل باندې ونه منلی شي موږ خپل خرچه خپل ځوانان خپل پیغله هلته د دې لپاره نه دی لېږلي چې هلته د دین ازادي رامنځته نه شي اوس به یو څوک وایي چې زه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه منم خو تعبیر یې زه اسلامي تعبیر کوم تعبیر زه هغه تعبیر کوم چې د ما د شریعت مطابق دی دا خبره په خپله همدغه د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه منتفي کوي هغوی دا خبره دروغ ده چې هر څوک وایي چې زه د بشر د حقوقو د هغه نړیوال اعلامیه چې هر چا ته د مرتد کېدلو حق ورکوي دغه تعبیر زه اسلامي تعبیر کوم وي دا خبره بې ځایه ده ولی په نهویشتمه ماده کې د جیم په جز کې وایي در هیچ شرایط روانیست که با آن حقوق به گونه تعامل صورت بگیرد که با اصول و اهداف سازمان ملل متحد متضاد باشد هیچ تعبیر دیدی هیچ شرح و تفسیر دیدی چې د ملل متحد قانون مطابق نوی هغه هیڅ روان هغه هیڅ ته اجازه نشته چې دا تفسیر کې په بل ډول باندې دا به په مطلق شکل بی چونو چرا بی کمو کاس تمنی دی بیانې د خلکو د ولسونو د نظامونو لاسونو پښې ورتړلې دي دا څه خوش خبره ده چې بیا د دې نه موږ اسلامي تعبیر لرو یا د دې نه په استثناء موږ موږ دا د شان نه مستثنا کړی دا اصلا استثناء معنی نه د استثناء دروازه چورلټه بند کړې ده نو د غرب له لوري جوړ شوی اسلام هغه د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه مني هیڅ استثناء په هغې کې نه لري بین الدول میثاقونه د ملګرو ملتو قوانین د امنیت شورا د ناتو فیصله د اروپאי اتحاد فیصله دا ټول څومره چې رامنځته شوي دي دا ټول منی په دې کې هیڅ استثنا نه لري وروسته به په تعریف کې دا شیان په تکراري شکل بیا راځي زه یوازې هغه خدو خال د دواړو ډولو اسلامونو درته وایم چې د الله له لوري نازل شوی اسلام څه شی و او د غرب له لوري رامنځته شوی اسلام څه شی دی په دغه اسلام کې چې غربیانو جوړ کړی په دې کې د ولسونو سره د روابطو د جنگ او د سولې لپاره معیار دین او عقیده نه ده اسلام را که اینها ایجاد کردن در پرتو او اسلام یا در, در چوکات و چارچوبه او اسلام معیار دوستی و دشمنی معیار مخالفت و جنگ و صلح با ملت ها و حکومت ها دین و عقیده نیست بلکه مصالح اقتصادی و مصالح سیاسی است همدارنګه په دغه اسلام کې چې غرب ایجاد کړی په دې کې خزه او نر هیڅ ډول فرق نه لري نه په میراث کې نه په حقوقو کې نه په مکلفیتونو مسولیتونو کې په هر څه کې د جندر مسله غوي حل کړي دی یو شی ده په داسې حال کې چې اسلام په دې کې په ځینو شیانو کې ټول سره یو ډول غني په ځینو شیانو کې د ارچا د فزیکی وجود او دغه د عواطف او د مشاعر او دغه د اندرونی توانایي په نظر کې نیول سره یې امغه ډول مکلفیتون ورته ورکړي دي خزه ته یو ډول مکلفیتون چې کمزوري ده نارینه ته بل ډول مکلفیتون ورکړي دي چې توانایي فزیکی توانایي د غنه زیاته ده بدله ده هر چاته یې بیل بیل وظایف ورسپارلي په غرب کې یا د غرب لخوا جوړ شوی اسلام کې دا شی نشته ټول انسانان لکه څنګه چې غرب یو ډول ته ګوري دغه ډول د دوی متمدن دیموکراتیک منځلاره اسلام هم د شیانو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي دا ټول یو ډول دي اوس له رښتینې اسلام سره د غرب د دښمنۍ په باره کې غرب مسلمانان تیر باسي او ورته وایي چې موږ خو له اسلام سره دښمني نه لرو موږ خو له تروریزم سره دښمني لرو ما با اسلام دشمنی نداریم ما با تروریست ها دشمنی داریم ما با اونها دشمنی داریم که اسلام را بدنام ساختن مثل که چند روز پیش اوباما گفت ما با اسلام دشمنی نداریم ما با آنهای دشمنی داریم که از اسلام سوء استفاده میکنن اینها وکلای مدافع اسلام هستند بر مسلمان ها غربیان په مجموعي ډول یا يهودان نصرانیان او ملحدان هم ورسره وي دا ټول له شروع نه د اسلام په خلاف باندې چې کله نه اسلام راغلی دوی د اسلام خلاف په جګړه کې دي او تر نن پورې دا جګړه روانه ده په مختلف شکلونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا جګړه وه د صحابه کرام په زمانه کې وه د تابعینو په زمانه کې وه همدا رقم ډېر ورسته بیا د صلیبي جګړو په وخت کې وه د استعماري جګړو په وخت کې وه اوس د دیموکراسي د تحمیل او د ولسونو د تحمیق په وخت کې دا جګړه روانه ده یو جګړه حقیقت لري او شته دا چې د دغه جګړې د شتوالي د دوی اعترافات کم دي دا لږ ورسته درته وایم قران کریم په ډیر آیتونو کې اهل کتاب ته او يهودو ته او نصاراو ته او نور کافرانو ته د مسلمانانو دښمنان وای الله مسلمانان ته امر کوي چې تاسو دوی په دښمنۍ ونیسئ دا ورته امر کوي چې په دوستۍ منیسئ دوستي ورسره مکوئ دا د تاسو دښمنان دي دا د تاسو لپاره خیر نه غواړي کله چې تاسو ته خیر در رسیږي هغه په دوی باندې سخت تمامېږي او کله چې تاسو باندې شر نازلېږي تکلیف در پیښیږي دوی خوشحاليږي ور باندې قران دې کافرانو په اړه مسلمانانو ته دغه ډول توصیه کوي او مسلمانان دې ته هڅوي چې له دوی سره د دښمنۍ روحیه ولري په دې باره کې موږ تاسو دا خبره مخکې په تفصیل سره یاد کړو ویل چې د کافر او د مسلمان ترمنځ تعامل هغه بنسټونه هم مخکې واضح کړل ورسته راځو ورونو دې ته چې د رښتینې اسلام په خلاف د غرب د معاصرو رهبرانو دریزونه څه شي دي د دې لپاره چې دغه دریزونه موږ په یو مجموعه کې پیدا کړی وي یا ملټولې وي نو تر ټولو ښه مجموعه بیا هم امغه د رن کارپوریشن تحقیقاتي مرکز چیړنې دي چې په آزاد ډول هر چیرې پیدا کیږي په انټرنیټ کې پیدا کیږي په چاپي شکل هم پیدا کیږي په عربي کې په فارسي کې په مختلفو نورو ژبو کې هم پیدا کیږي دغه د رن کارپوریشن مرکز یا تحقیقاتي مرکز دا داسې یو جانبي او ضمني مؤسسه نه ده چې یو څوک دی وایي چې دا خو نو بس د یو چا نظریه ده د حکومت نظر نه شي کېدلی نه دا د امریکا د حکومت لپاره نظریه ورکوي او دغه لپاره پلانونه جوړوي او په دې کې لوی لوی خلک کار کوي مثلا هغه خلک چې د رن کارپوریشن په دغه تحقیقاتي موسسه یا دغه فکری مرکز کې کار کوي هغه لوی لوی خلک دي مثلا لکه د امریکا پخوانی د دفاع وزیران لکه هارول براون فرانک کارلوچي ویلیام پیری ډونالد رامسفیلد دا ټول په دې کې غړي دي ډونالد رامسفیلد په دې کې غړی دی ویلیام پیری په دې کې غړی وو همدارنګه د امریکا د ملي امنیت پخوانی لوی مدیران او مشاورین لکه سیکو کرافت کندولو زارایس زلمی خلیلزاد په دوهمه نړیواله جګړه کې د امریکا د پوځ لوی قومندان جنرال آرنولد دا په دې کې غړي دي یا غړي و تیر شوی دي همدارنګه د امریکا معاصر فیلسوفان چې دغه پر راس کې فرانسیس فوکویاما جاپانی ول اصل امریکایي هغه چې د امریکا لپاره په مختلفو مهمو موضوعاتو کې همدا اوس هم رائے ورکوي او مشوره ورکوي او د امریکا نظام د هغه د نظریاتو بیخي ډیر قدر او احترام کوي همدارنګه د امریکا پخوانی وزیر خارجه هنري کیسنجر دا ټول په دې موسسه کې شامل و یا شامل دي او دغه نظریاتو ته به کې اهمیت ورکول کیږي دغه موسسه په هغه چیرنه کې چې په 2004 کال کې د متمدن دیموکراتیک اسلام په نامه خبره کړه هغه یو خبره تشخیصوي دغه چیرنه یو خبره تشخیصوي هغه وایي چې د د شرق او د غرب یا په مجموع کې د مسلمانانو او د غرب ترمنځ وی دا جګړه ولې موجوده ده دا اختلاف ولې موجود دی دا اوس د دې ځنه دا اعترافات شروع کیږي چې یوې خو نه دوی د مسلمانانو د تیرستلو په بنیاد وایي چې موږ مسلمانان سره دښمنی نه لرو لبل خو به په خپل د دښمنی دوی پالي او د دوی دښمنی لپاره دلایل دوی برابرې او هغه به پټوي هم نه برالای وایي مثلا دغه څېړنه چې په 2004 کال کې دوی خبره کړه هغه وایي وایي چې له نړیوال فرهنګ څخه د مسلمانانو لريوالی د هغوی او د نور ترمنځ د کړکېچ زمینه برابره کړې ده دوری مسلمان ها از فرهنگ جهانی امروزه زمینه تصادم بین اونها و دیگران را مهیا ساخته حالا بیاین ببینیم که فرهنگ جهانی چی است اسلام را فرهنگ جهانی میگن توحید را فرهنگ جهانی میگن فرهنگ خود را که فرهنگ غرب است او را فرهنگ جهانی مینامند میگن دوری مسلمان ها از این فرهنگ یعنی به عبارت دیگر نپذیرفتن مسلمان ها این فرهنگ را زمین سازی شده که بین اینها و دیگرها جنگ به میان بیاید و این جنگ کی از بین میره کی متوقف میشه وقتی که مسلمان ها فرهنگ جهانی را بپذیرند هرگاه فرهنگ جهانی را پذیرفتن و فرهنگ را که به نام گلوبالایزیشن به نام نیو آردر و به نام قوانین بین المللی بر مسلمان ها تحمیل میکنه اگر او را قبول کردن باز جنگ منتفی میشه اگر تا وقتی که قبول نکرده باشن جنگ دوام داره و دلیلش هم است که مسلمان ها چرا فرهنگ جهانی را قبول نمیکنن تا وقتی که اینا فرهنگ جهانی را قبول نمیکنن باید به خلافشون جنگ بشه همدارنګه د غرب او د اسلام ترمن د جګړې په اړه معاصر امریکایي مشهور مفکر او فیلسوف سامویل هټنګټن د تمدنونو د ټکر یا کلاش اف سیویلایزیشنز په نامه کتاب هغه جنجال پارونکې مشهور کتاب د هغه لیکلی هغه وایي د اسلامي او غربي تمدن ترمنځ ټکر له دیار لسو کلونو راهیسې را روان دی او دا ټول پیړۍ د اسلام او غرب ترمنځ په مصالح کشمکش کې تیر شوې دي او هیڅ کله هم د دې جګړې اور نه دی مړ شوی د دې تمه نه کیږي چې دغه کشمکش به لمنځه ولاړ شي بلکې نور به هم زور اخلي ولی ځکه چې اسلام ویني بهونکي تصور لري د جهاد موضوع ته اشاره کوي اسلام ویني بهونکي تصور لري عقیده لري عقیده دا چې باید ویني توش نو بنا ان دا جګړه باندې درېږي موږ باندې د خلاف باندې جنگيږو همدارنګه یو بل غربي مشر هغه بلکې یوازې یو غربي مشر نه ډیر غربي مشران هغه ټول په دې تصور دي چې د اسلام یو چا يرغمال کړی ده او هغه خلک چې د اسلام یا هغه څوک یا هغه جهت چې د اسلام يرغمال کړی هغه لدی نه سوء استفاده کوي او هغه تحریفوي او بیا د هغه نه د غرب په خلاف باندې وسله جوړوي او د غرب په خلاف د هغه نه موقفګیری جوړوي او هغه څوک چې دغه ډول کارونه کوي هغه ته بیا دوی بنسټګر وایي دغه فیلسوف د سمویل هټنګټون دی وای چې د بل د وی د اسلام په جنگي او ستراتیژیکو پلانونو کې جهاد مهم ځای لري او په صراحت سره غرب او اسلام یو د بل دښمن دي او په ښکاره د غرب او د اسلام ترمنځ جګړه د جګړې د درېدلو څه امکان نشته ده د وی د رښتینی اسلام او د غرب ترمن د جګړې د حقیقت او د دوام په اړه د هغه کمیسون رائے د یادوي چې د سپتمبر د 11 د پیښې د تحقیقاتو لپاره ټاکل شوی و یا هغه کمیسون چې د سپتمبر د 11 د پیښې د تحقیقاتو لپاره ټاکل شوی و هغه چې کله خپل تحقیقات پوره کړ نو بیا د تحقیقاتو په پای کې نتیجه ګیری وکړه نتیجه ګیری کې وایي د امریکا حقيقي دښمن اسلامي رادیکال بنسټپاله فکر دی رادیکال اسلام دا د امریکا دښمن دی د امریکا حقیقي دښمن اسلامي رادیکال بنسټپال فکر دی وای کوم فکر هغه چې د ابن تیمیه او سید قطب له افکارو سرچینه اخیسته ده او له دې فکر سره په هیڅ ډول د سولې مجال نشته اوس خبره دا نه ده چې ابن تیمیه د اسلام مالف دی یا غدا اسلام ایجاد کړی یا سید قطب د اسلام ایجاد کړی اسلام دی الله دین دی الله را لګلې مسلمانان تر رسیدلې نو د دې دواړو نمونه یې ولې پکې یاد کړی دا اوس د سوال نقطه ده د پښتنې نقطه ده ابن تیمیه او سید قطب کوم کمال کړی دی چې دوی داسې په دښمنۍ نیولې دي دا د سپتمبر د 11مې د پیښې تحقیقاتي راپور کې وایي چې هغه اسلام چې د سید قطب او د ابن تیمیه نظریات مني هغه د امریکا تر ټولو ستر او حقيقي دښمن دی ابن تیمیه اسلام ایجاد کړی نه دی بلکې هغه یو کار کړی دی هغه کار څه شی دی دغه تر زمانه پورې چې په اسلام پورې څومره پردي مفاهیم او افکار نښتي وو پکې داخل شوی وو هغه دا ټول ورنه وڅنډل اسلام بیرته خالص او نقي صاف راوېست نو دوی ته په دې زور ورځي چې په دې کې خو نو ډیر شان ورګټ شوی دا تا وڅنډل ولې او په دې زمانہ کې چې څه د کمونیزم څه د لیبرالیزم څه د سرمایدارانه نظام څه د سیکولریزم څه د رسم و رواج د نور عادتونو مختلفو خرافاتي عقیدو مفاهیم چې په اسلام ورګډ شوي وو هغه صدقو ته وڅنډل تینا د اسلام لاري خلکو ته بیل اور معلومه کړه او دای په صراحت باندې ورته وویل چې هغه نظامونه او هغه حکومتونه چې غرب مسلمانانو باندې تحمیل کړي دي د دې په منځ کې څه اصلاحي گنجائش نشته دا د ترمیم وړ نه دي دا باید رنګ شي دا باید وغورځول شي په ځای اسلامي حکومتونه ودرول شي نو ځکه غرب وایي چې موږ دا دونه لوی امارت ودرو دا دومره لوی خواري موږ وکوله په دې باندې په میلیارډونو ډالر موږ مصرف کړي دي په لسګونو کلونو کې او ته اوس راځي د ارڅ باندې د جاهلیت نوم دی وایي چې دا جاهلي نظامونه دي نو هر هغه څوک چې د سید قطب فکر مني یا د ابن تیمیه فکر مني یا جهادي فکر مني او دا د امریکا حقيقي دښمن دی د اسلام په اړه باندې د امریکا لویان لویان خلک غږیدلی دي او د اسلام په اړه خپل دښمنی ښکاره کړي مثلا د امریکا په خوانی جمهور رئیس ریچارډ نکسون هغه په خپل یادښتونو کې د مسلمانانو په اړه باندې وایي وای د مسلمانانو په اړه موږ د حل یوازې دوه لارې لرو د مسلمانانو د مشکل د حل لپاره یوازې دوه لارې لرو یو لار دا ده چې لوي مخې مړکو او دا ممکن نه ده چې لوي مخ دا ټول مسلمانان مړ کو دا ممکن نه ده خانو بل دي حل لار وي څه شه ده بل دي حل لار وي دا ده دوهم ده چې مسلمانان په مدني او سیکولر ټولنو کې زوب کو د مسلمانانو ژوند ته داسې رنگ ورکو چې هغه د غرب سره یو ډول وي بالکل اتفاوت د دوی او د غوي ترمنځ تصورات او اخلاق او عقاید او افکار او نظامونو نظریاتو کې پاتې نشي د دوی او د غرب ترمنځ ټول یو شي شي فتكونون سواء یو بشي ټول نو دا د حل لار ده هغه ولنې د حل لار نه ده چې ټول مسلمانان دی ووجل شي د دوی له شر نه د منځان خلاص کو نو د حل لار کوم ده د حل لار وی دا ده چې دوی په مدني ټولنو کې یا په متمدنو ټولنو کې او په سیکولر فرهنګ کې رنګ کو او په غربي ارزښتونو کې دوی ویلی کو یو خاص بیل تشخص د دوی پاتې نشي همدارنګه د امریکا په خارجه وزارت کې د پلان جوړونې د څنګه پخوانی رئیس او د منځني ختیځ لپاره د امریکا د یو جمهور رئیس جانسن مشاور ایوګین روستو هغه هم یو عجیب خبره کوي هغه وایي موږ باید په دې پوه شو چې د من او د مسلمانانو ترمنځ اختلافات د دوو دولتونو یا دوو ولسونو ترمنځ اختلافات نه دي بلکې دا د اسلامي نړۍ او مسیحي تمدن ترمنځ اختلافات دي او د تاریخ حالات د دې گواهی ورکوي چې امریکا د غربي نړۍ یو تکمیلونکی جز دی چې د غرب د فلسفې، عقیده او نظام د تکمیل لپاره کار کوي. امریکا د غرب د فلسفې او د غرب د عقیده د تکمیل او د نظام د تکمیل لپاره کار کوي او دغه وظیفه امریکا په شرق کې د اسلامي نړۍ اسلامي فلسفې اسلامی عقیده او د اسلامی دین په خلاف د جګړې په صف کې دري دا کوم مسولیت چې موږ لرو چې د غرب ارزښتونه باید پوره کو دا موږ ته دا مکلفیت راکړي چې د اسلام په خلاف موږ باید د جګړې په میدان کې ودرېږو امریکا لدې پرته بل لار نه لري چې په شرق کې د اسلام په خلاف د يهودانو ترڅنګ ونه دريږي ځکه چې امریکا له دې پرته که بل لار غوره کړي نو بیا به خپل ژبه خپل فرهنګ خپل فلسفه او خپل ټولنیزو بنسټونو ته شا کړی وي همدارنګه کله چې فرانسې المغرب نیولې او الجزایر نیولې او مراکش او داسې می نیولې وي نو بیا د مسلمانانو د دې ترمن ډیر کشمکشونه جنجالونه جهادونه دا مسائل اوګده شول او کوم فرانسویان چې په المغرب کې اوسېدل او په الجزایر کې اوسېدل هغه ډیر تنگ شول ځکه تقریبا یو سل ډیر سکاله د دوی ترمنځ د جنگ اوګده مرحله تیر شو بیا یې واره کله چې دا جنگ اوګد شو د فرانسې د پارلمان ځینې غړي د فرانسې خارجه وزیر میسو بیډو ته ورغلل او لغه نه غوښتل چې د جنگ لپاره د پای ټکی کیږي یا هغه وخت معلوم کې ورته چې دا جنگ به څه وخت پای ته رسیږي ځکه دوی نور په ذهني لحاظ باندې پریشانه کړي وو مقاومتونه ډیر وو هغه په جواب کې ورته ویل وای دا د هلال او د صلیب ترمنځ جګړه ده هلال د مسلمانانو نه خد او صلیب د اروپا د غربیانو ترڅو چې صلیب موجود وي ترڅو چې هلال اسلام موجود وي دا جګړه به دایمي وي همدارنګه موضوع ډیره وګدیږي خو زه تاسو په خدمت کې ایوازې مختصر مختصر اقتباسات د دوی د ویناونه راټولوم او په دې خاطر باندې دا وایم چې هغه خلک چې د غرب پیروان دي او د غرب په لار باندې روان دي د غرب د افکارو د نظریاتو پخش او نشر کوي په افغانستان کې عموما په اسلامي نړۍ کې هغه وایي غرب د اسلام په خلاف د جګړې عزایم نه لري غرب د مسلمانانو په خلاف د جګړې عزایم نه لري غرب د اسلام په خلاف د اصل اسلام په خلاف باندې د جګړې عزایم لري یو بل کتاب چې توماس پی امبارنټ لیکلی ده دغه نوم ده د پنټاګون نیو ماپ وار and peace in the 21st century د امریکا د جنگ نوې نقشه یا د امریکا د دفاع د وزارت د جنگ نوې نقشه د یوشتمې پیړۍ په یوشتمه پیړۍ کې د دې کتاب لیکوال دی وایي د امریکا اوسنۍ نقش یوازې د دیموکراسي او د بشر د حقوقو نشرول نه دي بلکې تر دې مهم د پانګوال نړیوالتوب عملی کول دي چې باید د نړۍ په بیلابیلو برخو کې عملی کړي که څه هم چې په عملی کولو کې د زور استعمال او د وسلې کارولو ته ضرورت پیښ شي دی وایي چې که د وینې تویولو ته ضرورت پیښیږي که د وسلې چارولو ته ضرورت پیښیږي دا باید وشي ځکه چې موږ یوازې دیموکراسي په هغه کې نه خبرو د بشر حقوق په شرق کې د مسلمانانو په هیوادونو کې نه خبرو بلکې موږ خپل کپټالیزم ال تخبرو او خپل د نړیوالتوب تسلط ال تقایمو د دې لپاره کې د وسلې د چلولو ضرورت پیښیږي د زور د استعمال ضرورت پیښیږي نو هم پیښ دي شي همدغه خبره بیا کټ مټ کنډولیزا رایس چې د بوش په وخت کې هغه د سلا امنیتي سلاکار و او بیا د امریکا د خارجه چارو وزیر شو هغه وای مونږ باید په منځني ختیځ کې د کرکې او وژنې د افکارو یعنی د جهادي افکارو په خلاف د جګړې له ټولو هغو لارو چارو کار واخلو چې د کمونیزم په خلاف د سړې جګړې په وخت کې ترې کار اخیستی و او په دې فکری جګړه کې زمونږ اساسي هدف وای څه شي ده امریکایي ارزښتونه لکه ازادي، دیموکراسي او آزاد بازار ته رواج ورکول. آزاد بازار ته رواج ورکول، دیموکراسي ته رواج ورکول او امریکایي ارزښتونو ته رواج ورکول دا وایي د موږ اساسي هدف ده. ترڅو چې دې هدف ته نه رسیدلی موږ به خپل جګړه کوو د غرب په معاصرو فلسفي مفاهیمو کې چې کله د آزاد او ازادي او ازادي د خبرې کیږي نو مقصد دا نه وي چې دوی د یو څوک د چا له تسلط نه آزاد کړي بلکې الته مقصد دا دی چې انسان د اله نه آزاد شي انسان د شریعت نه آزاد شي انسان د اخلاقی قید بند نه آزاد شي انسان د روا او ناروا له قیدونو نه آزاد شي انسان د خپل ځان اله وګرځي انسان په سر د بل څوک حاکمیت علیا ونه لري په خپل د ځان حاکم وي دا د ازادۍ مفاهیم دي د ازادۍ مفاهیم دا نه دي چې دوی یو څوک د چاله تسلط نه یا د یو چاله زور نه هغه آزادوي تر دې ځای پورې خو د غرب هغه د مشرانو یو څه ویناوي یو څه اقتباسات و یو څه د دوی گواهی وي شاهدی وي چې دوی د اسلام سره په جګړه کې دي دوی د اسلام په خلاف باندې جګړه لري خو اوس راځي چې دوی هغه اسلام چې د مسلمانانو لپاره یې غواړي هغه کوم اسلام ده یا متمدن دیموکراتیک او منځلاري اسلام یو ډول اسلام خو د هغه په خلاف باندې دوی جنگي دی هغه په خلاف باندې دوی په لوی اوګده جګړه کې دي وسایل مصرفي پوزونه رالېږي ځوانان دل تمري اقتصاد مصرفيږي وخت ورکوي برنامه ورته جوړوي خو یو بل ډول اسلام بیا ده چې د هغه د خبرولو لپاره دوی کار کوي دغه منځلاري اسلام کم دی راځي چې د منځلاري اسلام تعریف په خپل د دوی د امدغه رند کارپوریشن د تعریف نه د متمدن دیموکراتیک اسلام سیول دیموکراتیک اسلام تعریف هغه څنګه کوي هغه وای هغه اسلام چې غرب د اسلامي نړۍ او مسلمانانو لپاره غواړي د امریکا د ستراتیژیکو څېړنو مرکز داسې یا د امریکا د ستراتیژیکو څېړنو مرکز چې د ایران کارپوریشن مرکز ده هغه داسې تعریفوي وای امریکا نوې صنعتي نړۍ او په مجموع کې نړیواله ټولنه یو داسې اسلام غواړي امریکا و دنیای صنعتی جهان صنعتی و در مجموع جامعه جهانی اسلام را می خواهد داس یو اسلام غواړي چې د نور نړۍ له نظامونو سره پر یو لار روان شي او اسلام را می خواهد بر مسلمان ها که با نظام ها و معایر و اصول جهانی یک جا بر یک راه برود هیچ فرق بین اسلام و بین میارهایی که جهانی ها یا مردم در جهان بر خود انتخاب کردن هیچ فرق بینشان نباشه بیا دا تعریف در تکراروم امریکا نوی صنعتی نړی او په مجموع کې نړیواله ټولنه یو داسې اسلام غواړي چې د نور نړۍ له نظامونو سره پر یو لار روان شي دیموکراتیک او مترقی اسلام وي او په نړیوالو قوانینو احکام او اخلاق وچلیږي دغه اسلام چې دوی غواړي دا باید څه شی وي دا باید د نور نړۍ له نظامونو سره په یو لار روان وي هیڅ فرق نه وي فتكونون سواء تاسو هغه به یو شی شي جګړه به د تاسو په خلاف هغه وخت درېږي حتی تتبعوا ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا جګړه به د تاسو په خلاف تر هغه روانه چې تاسو له خپل دین نه مرتد کی د دوی لار ته ورواړوي نو دلته اوس وایي چې موږ هغه ډول اسلام غواړو چې د موږ په لار باندې زی د نړیوالو په لار باندې زی او دغه اسلام دا دیموکراتیک اسلام وي د دیموکراتیک تعریف وروسته درته کوم چې څنګه اسلام وي مترقي اسلام وي او په نړیوالو قوانینو باندې وچلیږي په نړیوالو احکام باندې وچلیږي او په نړیوالو اخلاق باندې وچلیږي معنا دا چې د دغه اسلام او د يهودو د دغه اسلام او د هندوانو د دغه اسلام او د عیسایانو د دغه اسلام او د بودایانو د دغه اسلام او د ملحدانو د دغه اسلام او د نړیوال ټولنې د هغه معیارونو چې د هیومنزم په بنا په هغه باندې راټول شوی دي د دې ترمنځ هیڅ فرق نه وي دا باید ټول یو شی وي په یو لار باندې باید روان وي دا څنګه چې یو ته حق ویل شي یو ته باطل وي نه ځکه څنګه چې دا اسلام حق دغه څه غم حق دی د دوه دغه ترمنځ څه فرق نشته ده او دغه اسلام باید دیموکراتیک وي دیموکراتیک په دې معنی باندې چې په پورتنی یاد شوی تاریخ کې لاندې ټکی یا لاندې نقطې مشخصې شوې دي اول دا چې اسلام باید د امریکا او بین المللي ټولنې په خوخه باندې وي ځکه چې دوی غواړي دویم دا چې دغه اسلام باید یو ځانګړی تشخص او ځانګړی نظام او شریعت ونه لري بلکې د نور نړۍ له نظامونو سره د یو ډول وي اسلام را میخوان که از خود یک مشخص ممیزه ای را نداشته باشه اختلاف را با دیگران نداشته باشه څنګه چې نور خلک د خپل ځان لپاره یې معیارونه غوره کړي د اسلام د هغو سره مطابق وي یعنی ملاک او معیار به دلته هغه معیارونه وي چې خلکو د ځان لپاره غوره کړي نه هغه وحی چې الله را نازل کړي ده نه هغه وحی چې هغه ذات را نازل کړي چې انسان پیدا کړي انسان ته روح ور کړي دي انسان ضرورتونه او مشکلات ور معلوم دي او په دې هر څه باندې پوه او خبير دی الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هغه اله به د انسانانو په ضرورتونو باندې نه پیږي چې دا هر څه پیدا کړي او باریک بین دی په هر څه باندې پوه دی به خبره دی د هغه وحی د معیار او ملاک نه وي بلکې هغه اصول او معیارونه د ملاک او معیار وي چې غربیانو د خپل ځان لپاره غوړه کړي اسلام باید هغه سره موافق وي اختلاف سره ونه لري اسلام باید دیموکراتیک وي یعنی قوانین او احکام دی د خلکو لخوا د اکثریت د تایید په شکل کې رامنځته شوي وي د دیموکراسي معنی هم دغه ده چې خلک به راټولېږي او بیا به په یو موضوع باندې رائے ګیری کوي او د اکثریت په نتیجه کې چې څه تخول شو هغه بیا مني د اسلام احکام او شریعت او قوانین او تشریع دي د وحی په بنسټ باندې نه وي لاسمانه د نه ګڼل کیږي مقدسه د نه ګڼل کیږي په ټولو د پاسه د نه ګڼل کیږي بلکې انسانان دی په خپل وخت په وخت تشکیلوي وخت په وخت د ترمیم او تغییر پکې راولي ځکه دیموکراتیک اسلام دی څنګه چې په دیموکراسي کې خلک د وخت په تبدیلی باندې د خپل ضرورتونو او حالات او شرایط په تبدیلی باندې پر روا او ناروا او خو بد کې تغییر راوستل شي دا چې په اسلام کې هم تغییر راځي همدارنګ وایي چې اسلام د باید په خپل زوړ شکل کې نه وي خپل زوړ شکل دی پری دی مترقی اسلام دی وي نو اسلام دی په خانه شکل دی بيخي پریخي وي او پنځمه نقطه چې تنه مشخص کیږي د دې تعریف هغه وایي چې اسلام به په خپل احکام او اخلاقی فلسفه کې په نړیوالو احکام او اخلاقو چلیږي خپل ځان ته یو شریعت نه لري خپل ځان ته اخلاق نه لري خپل ځان ته د روا او ناروا معیارونه نه لري بلکې اخلاق او ټول هر څه د نړیوالو سره یو ډول وي همدارنګه دغه اسلام په اړه چې غرب د مسلمانانو لپاره غواړي د پنتاګون په یو راپور کې چې عقلونه زړونه او ډالر نوميږي یو راپور دی جوړ کړی دی په هغه کې یو چا ډیوډ کپلن په نامه باندې هغه یو راپور امریکا د ډیرو ادارو راپورونه را جمع کړي او دغه نه بیا خلاصه را جمع کړي تقریر یو راپور دغه نه جوړ کړی د په نامه دی قلوب و عقول و دولارات په عربي کې ترجمه شوی پښتو کې موږ تاسو عقلونه زړونه او ډالر ترجمه کولای شو هرتز ماینز ان ډالرز په نامه باندې لیکل د پنګرزي کې د توري تاسو د انټرنیټ ته ورواچوي په خپل درته راوځي هغه او بیا دغه په 2014 کال کې اندغه راپور د یو اس نیوز امریکایي مجلې خبر کړی په هغه کې د امریکا د دفاع د وزارت په استناد باندې داسې لیکي وایي چې د امریکا د ملي امنیت مصالح یوازې په هغه څه پورې اړوند نه دي چې په اسلامي نړۍ کې پیښیږي بلکې په خپل د اسلام په دین پورې اړه لري مصالح امریکا تنها به او وضعیت ها و به او حوادث مرتبط نیست که در جهان اسلام رخ میته بلکه به خود اسلام تعلق داره مصالح امریکا به خود اسلام تعلق داره چه معنا معنایش خود شرح میکنه او د دې معنا دا ده چې تر دې ورسته به زمنګ هڅه خپل د اسلام دین ته د جګړې دی وډګر په هیڅ متوجي وي بعد ازی کوشش های جنگی ما متوجه به خود اسلام می باشه نه به مسلمان ها باید ما اسلام را تغییر بتیم تا که مسلمان ها خود به خود تغییر بخورن تا وقتی که اسلام را تغییر نداده باشیم مسلمان ها را هر چقدر تغییر بتیم اونا خود باز همو شکل اسلامی خود میگیرن یک وقت بعد از این که تاثیرات فکری و عسکری ما په دې معنی چې اسلام باید په غربي معیارونو برابر شي او په هغه افکارو د ترکیز وکړای شي چې د اسلام او غرب ترمنځ مشترک دي وزارت دفاع امریکا میگه به او نقاط باید ترکیز بشوه که بین اسلام و غرب مشترک است امروز بعضی ملا نماها و بعضی محقق نماها و بعضی استادای پوهنتون و بعضی او گماشتگان و بعضی او ایمان فروشان که به نام محلل سیاسی و خبیر امور و فلان و علان در تلویزیون ها و در رادیو ها میان تبصره میکنن و اون نقاط مشترک را برای مسلمان ها تلقین میتن که بین اسلام به زعم خودشان و بین غربی هاست هدفشان چی است هدفشان تعمیل و تنفیذ امی توصیه های وزارت دفاع امریکاست په هغه نقطو د ترکیز وشي چې د اسلام او هغه ترمن مشترک دي اسلام باید داسې پیغام ولري چې د جهاد او قتال ولا او برا افکار او نظریات او د اسرایل په خلاف د کرکې او نفرت روحیه ورکه موجوده نه وي همدارنګه د اسلام د بدلولو په اړه د رن کارپوریشن د ادارې د مجلس مشر او د امریکا په خوانی د دفاع وزیر ډونالد رمسفیلد هغه هم عجیب خبرې کوي ډونالد رمسفیلد هغه څوک دی چې په افغانستان باندې جګړه شروع کړه د امریکا د جګړې مشري د کول او کله چې د طالبانو بندیان د 15000 نه نیول تر 10000 پورې محاصره شوی خلک په شمال پاتې او موجود وو بیا هغه یو وخت کې د خپل نظامی ثواب دید لامل د فیصله وکوله چې خیر که څه امکان داسې موجود وي نو موږ خپل وسلې وسپارو یو افغاني جهاد ته او موږ ته خپل لار راکړې شوم داسې خبره ور سره کېده خو چې کله دا خبره ډونالد رامسفیلد ته ورسېده هغه ویل نه دا خلک د ژوندۍ پاتې کېدو مستحق نه دي دا باید یو مخیز ډول باندې ووژل شي امغه چې د محاصرې کړۍ په راتنګېده راتنګېده راتنګېده د شلو زرو کسان نه اله لزر کسان یا اته زره کسان ژوندي پاتې شو دا باقی مند ټول اخوا دی خوا ته ووجل دا دې سړي په خپل امر وکاو ما ته خې یادېږي ما هغه ورځ او هغه خبر او هغه تاریخ د ځان سره په کتابچه کې لیکلی چې ډونالد رمسل ویل چې دا خلک د ژوندي پاتې کېدو وړ نه دي د جنگي اسیرانو په حیث باندې دوی ساتل اسې خوشې مصرف ده دا باید ختم کړی شي دغه ډونالد رمسفیلد هغه څه وایي د اسلام په اړه باندې د خپل خپل د اسلام په اړه هغه وایي موږ غواړو چې د منځني ختیځ د هوادونو اسلام باید داسې شي لکه د شرقي اروپا د خلکو اسلام د شرقي اروپا د خلکو د اسلام نه دی د رمسفل مطلب څه شي د بوسنیا اسلام د البانیا اسلام د کوسووا اسلام د مقدونیا اسلام هلته چې مسلمانان ته یو از نوم ورپاتې ده بس نه مونز نه اودس نه روژه نه زکات نه حج نه ولا نه برا نه حجاب نه مسلمانی نه اخلاق هیڅ شی نه دی ورپاتې یوازې نومونه او د نومونو په آخر کې هم څه وچ مچ یو اف مف یو شی پیدا شوی چې چا نو ابراهيم دغه ابراهيم و چې کړای دا دې ته ورته دغه شي بس یوازې نوم دی مسلمان وي موږ غواړو چې د اسلامي نړۍ د خلکو اسلام د چا د اسلام په څیر باندې شي د شرقي اروپا د ولسونو د اسلام په څیر باندې هغه چې بس یوازې نوم ورپاتې نور څه پکې نشته ده همدارنګه د غرب یو بل مشهوره څیره او په نړۍ کې د جهادي فعالیتونو د څارنې د ادارې د جهاد واچ مشر رابرټ سپنسر هغه د اسلام د بدلولو په اړه باندې وایي ګوره دا یو اداره ده چې په ټوله نړۍ کې جهادي ویب سایټونه او جهادي فعالیتونه څاري رابرټ سپنسر د د اسلام د بدلولو په اړه باندې وایي وای نو اسلام باید په دې معنی وي چې نور د قران ټکی په ټکی نه منل کیږي د قران ټکی په ټکی منل د نور پرې خودلی شي بس کله یو ضرورت ورته پیښې د رجوع دی ورته کیږي او نور د بس یوازې په انتصاب باندې ورته اکتفا وشي همدارنګه معاصر امریکایي بل مفکر او فیلسوف فرانسیس فوکویاما او د تاریخ د پای نومي کتاب مؤلف نهایت التاریخ نومي کتاب چې لیکلی هغه هم عجیبه خبره کوي هغه وای وې زه نور هیڅ داسې سبب نه وینم چې خلک د اسلام ته لې نوې شکل ورکول نه منه کی نو څه معنی نه ده پاتې چې خلک د لدین منه کی چې اسلام دی بیا سره ری رائټ کی نوې دی ډیزاین کی وې دا موانع نور ختم شوی خلک دا حق لري چې اسلام نور لسره تدوین کیو احکام مرته بدل کیو نظریات مرته بدل کیو د زمانه د حالاتو سره مطابق کی وې نور ټکه پټکه د اسلام منلو یا پخوانی شکل باندې منلو ته ضرورت نه ده پاتې همدارنګه د فرانسې مشر سرکوزی چې اوس نه د مشر هغه هم چې په خوا یو د فرانسې وزیر خارجه هم پاتې شوی وو او بیا صدر اعظم شو د دې فرانسوا هولند نمخ کې هغه د اسلام په اړه باندې په فرانسه کې د اسلام په اړه باندې واجب خبره کوي هغه وایي هغه اسلام چې فرانسه یې غواړي هغه فرانسوي اسلام دی نه په فرانسه کې اسلام اسلام را که فرانسه میخواه او یک اسلام فرانسوی است نه اسلام در فرانسه ببینیم در اینجا خود تباین به میان میاد خودشان اعتراف میکنن که یکی از اسلام فرانسوی یکی هم اسلام در فرانسه میگه ما اسلام را در فرانسه نمیخواهیم ما اسلام فرانسوی را میخواهیم اسلامی را که فرانسوی ها تدوین کرده باشند اونها میارایش تعیین کرده باشند اونها ازش راضی باشند ارزش های فرانسوی را در خود داشته باشه با زندگی فرانسوی ها و غربی ها پیوند گرفته باشه سرچشمه را از اونجا گرفته باشه یک تشخصی از خود نداشته باشه ارتباط به آسمان نداشته باشه اسلام را که ما در فرانسه میخواهیم اسلام فرانسوی است نه اسلام در فرانسه همدارنګه په فرانسه کې یو بل مؤلف چې هغه په 2004 کال کې د اسلام په زړه کې د جګړې فتنه په نامه باندې کتاب لیکلی او به په 2004 کال کې چاپ کړی هغه په خپل کتاب کې لیکي د اسلام په زړه کې د جګړې فتنه په نامه باندې کتاب کې هغه عجیب خبره کوي هغه د یو نوي نسل د روزلو توصیه کوي وایي چې په مسلمانانو کې باید یو نوې نسل وروزل شي چې هغه نوې نسل بیا دا او دا مواصفات ولري هغه په اسلامي نړۍ کې یو اسلامي فتنه یعنی بنسټپالنه پیدا شوې ده دغه فتنه اروپا ته هم سرایت کړی دی او لدې فتنې نه د خلاصون یوازینۍ لار دا ده چې د مسلمانانو یو نوې نسل دی د غربي ډول فرهنګ په غیږه کې وروزل شي میگه بنیادگرایی در مسلمان ها تقویه شده یک فتنه در اسلام ایجاد شده و که او از عودت به اسلام به فتنه بنیادگرایی تعبیر میکنه میگه علاج این فتنه ای است که نسل نوین مسلمان ها را ما باید به ارزش های غربی مانند تربیه کنیم تا وقتی که نسل نوین مسلمان ها را به ارزش های غربی گونه و غربی مانند تربیه نکرده باشیم اینها روحیه دشمنی با ما را در ذهن و فکر خود می پروانند د امریکا مشهور يهودي مفکر توماس فریدمن هغه غرب ته عجیبه توصیه کوي هغه ورته وایي چې د اسلام د تبدیلولو لپاره باید تاسو څه وکوي هغه وایي چې که غرب غواړي چې له اسلام سره د لخکرو په جګړه کې ښکیل نشي نو د اسلام په خلاف دي په اسلام کې دننه د افکارو جګړه پیل کړي اگر غرب میخواه که در رویارویی مسلح با اسلام درگیر نشوه ضرورتی نیفته که علیه مسلمان ها در میدان عسکری بجنگه باید در داخل اسلام جنگ افکار را ایجاد بکنه مسلمان ها را بین خود مصروف بسازد هرگاه غرب توانست مسلمان ها را در بین خود مصروف ساخت مسلمان ها بین خود می جنگن و غرب از مشکلشان و غرب از خطرشان در امان میمانند اوس دا چې دوی دغه خپل اسلام ته چې تدوین کړي د دته یو هغه اسلام نوم ورکوي د منځلاري راځي دغه د منځلاري توب معیارونه د دوی وګورو چې دوی د منځلاري توب لپاره څه معیارونه یې دي کدام معیارها را کدام ملاکها را کدام استانداردها را اینها تشخیص کردن برای اسلام میانه را سخن از اسلام میانه و میانه رو زیاد به میان هر طرف شنیده میشه اسلام میانه و ما میانه و هستیم اونها بنیادگرا باید با بنیادگرایی به مخالفت پرداخت و فلان علان چونی به هزارها اشخاص و بلکه به ده هزار اشخاص و معلم و پهنتون و رادیو و تلویزیون و اخبار و مجله و اینترنت و ستلایت و وسایل هزار گونه وسیله را اینها به کار انداختن تا در ذهن مردم در کتابای فقه ما در کتابای تاریخ تشریع ما موجود است او اسلام حقیقی است اما اسلام را که اینها از خود ایجاد کردن ایچی مشخصه های را داره کی باید معتدل یا میانرو فکر شوه به کی میانرو گفته شوه و به کی تندرو گفته شوه هغه معیارونه چې دوی ټاکلي دي د میانرو یا د منځلارو لپاره هغه دا دي اول آیا هغه ډله او یا فرد چې ځان معتدل یا منځلاری بولی کله یې له تاوتریخوالي کوونکو یعنی مجاهدینو سره مرسته کړې تاسو د لیکلو کوشش مکوئ تاسو دا ټول شان لیکلي درکو ان شاء الله ټول لیکلي درکو درته تاسو به د اوریدلو په وخت کې د اوریدلو ته متوجه شئ د لیکلو له تکلیف نه بخلاص یاست اول محدد اول معیار پکې دا دی چې آیا هغه څوک چې ځان ته معتدل مسلمان وایي کله یې هم له مجاهدینو سره مرسته کړې ده که نه ده کړې په پخوا کې هم که د مجاهدینو سره کله هم مرسته کړي دا په هیڅ صورت باندې معتدل مسلمان نشي کېدلی کله هر څه ځان ورته معتدل منځلارې منځلارې کی خو چې کله یې هم د مجاهدینو سره مرسته کړې ده نو هغه معتدل مسلمان نشي دوی وای وای حالات داسې جوړ شو چې موږ معتدل مسلمانان په اسلامي نړۍ کې ارزښت ورکو ډالر ورکو پیسې ورکو وای هر څوک راغی مؤسسه اخلاص کړ چې صاحب زم معتدل ما هر څو راغه تلویزیون خلاص کې زم معتدلم هر څو راغه تنظیم جوړ کوی زم معتدلم هر څو راغه برغه پورته کړی او کمپنۍ جوړ کړه یا یو مدني ټولنه په نامه باندې یو څو کسان سره کله په کله کړو وای زم معتدل مسلمانم راکه ماتم ډالر راک دوی وای نه دغه سپ مفتخ ویرانه نشي خړلای باید موږ اصلي معتدلین او جعلي معتدلین دا تفکیک کو او د دې تفکیک لپاره داسې سخت او شدید معیارونه ټاکلي دي چې څوک ته نه تیرېدای نشي مګر دا چې ایمان به پرې دی او بیا به تیریږي هغه معیارونه دا دي اول هغه ډله او یا فرد او گروه و یا شخصی که خود را معتدل یا میانه رو فکر میکنه آیا گاهی هم با مسلمان های مجاهد یا با مجاهدین کمکی کرده؟ او یا یې د هغوی په اړه نرمه رویه غوره کړې ده نه تنها ای که کمک به مجاهدین کرده بلکه نکرده کمک با مجاهدین نکرده بلکه در مقابل مجاهدین گاه از روش نرم هم کار گرفته اگر از روش نرم هم کار گرفته باشه بازم معتدل نیست میانه رو نیست او را میانه رو قبول ندارن به حیث میانه رو او که چیر اوس په موجوده وخت کې نه د تراوتریخوالي مرسته کوي او نه یې په اړه باندې نرمه رویه لري آیا په تیر وخت کې د هغوی مرسته کړې ده یا د هغوی په اړه یې نرمه رویه لرلې ده اگر آل کوشش نمیکنه که با مجاهدین یا با کسایی که جدوجهد مسلح را میکنه با اونها کمک بکنه آل کمک نمیکنه و در مقابلشان از رویه نرمی هم کار نمیگیره لیکن در ماضی گاه کدام وقت با اونها کمک کرده یا در مقابلشان رویه نرم داشته اگر داشته این معتدل نیست این معتدل شده نمیتون باید ماضیش پاک باشه از این داغ سیاه به زعم خودشان دویم محدد یا دویم معیار هغه وای آیا هغه ډله او فرد چې ځان منځلاري ګڼي د دیموکراسي مرسته کوي کنه د دیموکراسي سره د غربي دیموکراسي سره دريږي کنه دريږي او که یې کوي نو آیا د دیموکراسي د فردي حقوقو پر اړه کې یا دیموکراسي د فردي حقوقو پر اړه کې په پراخ شکل مني دا لږ وضاحت غواړي کسی که خود را میانه رو میگه آیا او دموکراسی را قبول داره کمک با دموکراسی را میپذیره نمیپذیره اگر میپذیره تحفظات و استثناءات را هم از خود داره یا علی الاطلاق میپذیره دموکراسی را در روشنی حقوق شخصی آزادی شخصی که دموکراسی به اشخاص داده در دموکراسی آزادی شخصی به این معناست که انسان آزاد است که به شخص خود هر چیز را میکنه لچ میگرده میپوشه چیز را صد تا شوهر میگیره هیچ نمیگیره زنا میکنه لواتت میکنه هر کار را که در رابطه به جسد خود در رابطه به شخص و روح خود میکنه در روی تصرف کامل و حق آزادی کامل را داره آیا به این معنا هم دموکراسی را میپذیره یا تنها شیوه نظام و حکومتداری را دموکراسی فکر میکنه اگر تنها نظام و شیوه نظامداری را و حسابدهی را این را دموکراسی فکر میکنه این صحیح نیست باید حقوق آزادی شخصی را هم بپذیره اگر آزادی شخصی را نمیپذیره او دموکرات شده نمیتونه چه شخصی آزادی نمانی په شخصي ازادي کې ماده ده چې لواتت کوي څوک که زنا کوي که په چا سپریږي که په ځان باندې څوک سپري که لوڅ ګرځي که پټ ګرځي که هر څه کوي دا خپل حق لري شخص په اړه باندې څوک د چا سره غرض نه لري په دې معنی چې امر بالمعروف او نهي عن منکر ته به کې ځای نشته په دیموکراسي ځکه په دیموکراسي کې دوه شیان دي یو پکې د دیموکراسي وجایب دي یو پکې حقوق او ازادۍ دي تر ټولو لوی ازادي چې د مهمه ازادي چې د هغه شخصي ازادي ده تاسو د فکری پوهنې په کتاب کې په تفصیل سره د شخصي ازادۍ مناقشه او تفصيلات وګورئ اوس د تاسو وخت نه نیسم نو آیا دوی دیموکراسي د فردي حقوقو یا د شخصي حقوقو په چوکاټ کې هم مني او کې یوازې هغه نظام او حکومت او هغه سیستم یې دای د دیموکراسي په حیث باندې مني دریم آیا په نړیواله سطح د منل شو بشري حقوق مرسته کوي هغه چې د ارتداد اجازه ورچاته ورکوي په اتلسمه ماده کې دا منی که نه منی که دا علی الاطلاق منی نو دا سړی معنی راو او که علی الاطلاق نه مني دا بیا هم تندراو دا بیا هم نه چلیږي دا وي موږ نه ډالر مالر نشي خوړلای یو څه مده به وخوري خو آخر کې به دا شیان په باندې مني آیا په نړیواله سطح د منل شو بشري حقوق مرسته کوي آیا د بشري حقوقو په اړه څه استثناءات غواړي څلورمه ماده یا څلورم معیار دی آیا د بشري حقوقو په اړه څه استثناءات غواړي مثلا د دین د انتخاب یا د دین د ازادۍ په اړه باندې یا د دین د انتخاب د ازادۍ په اړه باندې وي څه د تحفظات یا استثناءات هم لري کین لري کوي چې بشري حقوق معنی مو خدای د دین ماده پکې نه مونږ دا بیا معنی راونه دي پنځم او آیا په دې باور لري چې د دین بدلول د افراد خپل حق دی بيوم باورمند است که تبدیل دین و انتخاب دین جدید ای حق از حقوق شخصی افراد است آیا دولت باید د شریعت جنایی قوانین تطبیق کړي یعنی حدود دا باید تطبیق کړي کوي چې او دیموکراسي منم او شرعي حدود منم دا په حقیقت کې منځلارې نه ده د افغانستان اوسنۍ حکومت ځان منځلارې حکومت بولي همدغه وجه ده چې د ماده ته ملتزم پاتې دی د کم ورځ نه چراغړې تر نن پورې په قطعي ډول یو ځل هم یې چیرته حد نه دی تطبیق کړی ها څوک به اعدام کړی وي اعدام خو شرعي حد نه دی کنه شرعي حد خو خپل کیفیت لري چیرته هم شرعي حدود نه دي تطبیق کړي د شریعت قوانین یې نه دي اجرا کړي ځکه چې هغه منځلاري حکومت دی ځکه چې هغه دیموکرات حکومت دی ځکه چې هغه د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه مني ځکه چې هغه د نړیوالو قوانینو سره یو ځای روان دی ځکه چې نړیوالو دا حکومت جوړ کړی دی او د تر شا ولاړ دی وم آیا په دې باور لري چې دولت باید د شریعت مدني قوانین تطبیق کړي او آیا په دې باور لري چې باید د شریعت د مخالفو قوانینو یعنی د سیکولر قوانینو پر اساس د مدني قضایا حل او فصل شي شرعي قوانين مني کې نه مني او دا هم کې مني نو دی بیا منځلارې نه دی او کې نه مني نو بیا صحیح ده ها کې نه مني بیا هم دې ته قائل دی کنه چې تحاکم دی غیر ما انزل الله ته وشي یعنی د خلکو قضایا د سیکولر قوانینو په اساس باندې حل شي دغه په بنسټ باندې د حل شي دغه پرانا کې د حل شي د وضعي قوانینو کچیرته وضعي قوانین مني نو بیا دی منځلاری دی او که وضعي قوانین نه مني د بشر په لاس جوړ شوي قوانین نه مني خامخا د الٰه له لورې پر هغلو قوانینو باندې ټینګار کوي نو دی بیا منځلاری نه دی او آیا په دې باور لري چې باید د شریعت د مخالفو یعنی سیکولر قوانینو په اساس د مدني قضایه حل او فصل شي او که باید دې ته اجازه ورنکړ شي کوي چې نه غیر شرعي قوانین د نه نو دا بیا منځلارې نه دی همدغه وجه ده چې کله تاسو د افغانستان د اوسنۍ اساسي قانون دا چې کله اوس د امریکان د راتګ نو وروسته عملی شوی دی دا قانون اساسي په حقیقت کې افغانانو نه دی لیکلی دا نه کسانو امریکایانو لیکلی دغه نمونه ما په خپل بل کتاب کې چې ان شاء الله نږدې وخت کوي ورونو لاسته ورورسیږي د يرغل په وړاندې په نامه کتاب دی هغه کې دغه نمونه دغه وظایف دغه تفصيلات دا ټول ذکر کړی دي نه کسان امریکایان دي یو پکې ایرانی ول اصل امریکایي دی یو کویټي ول اصل امریکایي دی هغه د دې هغه اساسي نقطې یا اساسي مفاهیم تدوین کړي دي او امدغه رن کارپوریشن هغه تدوین کړي دي او را خلاصه کړي دي په نامه دی اسلام اند دیموکراسي اند نیو کانسټیټیوشن اف افغانستان اسلام او دیموکراسي د افغانستان په نوي اساسي قانون کې دا عنوان چې تاسو دیموکراسي ان اسلام ان د نیو کانسټیټیوشن اف افغانستان دا چې تاسو انټرنیټ ته ورکړئ په اتومات شکل به درته د هغوی د توصیه او د رن کارپوریشن هغه څېړنه ټوله د تاسو مخې ته راووځي په هغه کې په ټینګار باندې وایي چې د شریعت ذکر چې کله هم په قانون اساسي کې کیږي ورسره دي او نور قوانین ذکر کړی شي هر وقت کې در قانون اساسی افغانستان ذکر از اسلام به میان میه باید متصل با او و قوانین دیگر هم ذکر شود یا میارهای بین المللی هم ذکر شود در او خطوط عریضه که اونها در او پیشنویسی که برای قانون اساسی اونها جور کردن به او توصیه میکنن که از اسلام طور ذکر به میان بیایه که عملی نباشه فقط به خاطر تزیین باشه و چیزی که عملی میشه او باید قوانین بین المللی باشه قوانینی که جامعه جهانی برای مسلمان ها میخواه نه ای که مسلمان ها او را از شریعت خود از دین خود گرفته باشند همدارنګه اتم نمبر کې دی وای آیا په دې باور لري چې د نورو دینونو اقلیتونه دي اماغه حقوق ولري چې مسلمانان لري آیا به هم باورمند هست شخص میانه رو یا گروه میانه رو یا نظام و حکومت میانه رو که غیر مسلمان ها هم از همان حقوق و امتیازات برخوردار باشن که مسلمان ها دارن یعنی فرق بین اسلام و کافر هیچ وجود نداشته باشد همه یکسان باشند در قانون اگر به اعتقاد دارن میانه رو است اگر به اعتقاد نداره بازم تندرو است ورسته وایي چې آیا په دې باور لري چې نا مسلمان اقلیتونو ته د اجازه ورکړ شي چې د خپل ځان لپاره خپل خاصې دینی مؤسسې خپل خاصې دینی مؤسسې یعنی کلیساګانې او يهودي عبادت ځایونه او نور په داسې هیوادونو کې جوړ کړي چې اکثریت اوسیدونکو مسلمانان دي آیا به اجازه میته که در کشور مسلمان باید کلیسا به میان بیه غیر مسلمان ها به خود عبادتگاه ها درست کنن اگر اجازه میته مسلمان میان روز اگر اجازه نمیته مسلمان تند روز البته حکم اسلام در است که کلیساهایی که از بدو اسلام تا امروز همطور به شکل مسلسل موجود بوده و پیروانش هم موجود بوده او را اسلام اجازه تخریبش نمیته اما ای که بنای کلیسا بشوه سر از نو و کلیسای از عدم به وجود بیای شروعش انشایش بشوه ای را اجازه نمیته آیا په دې باور لري چې د نورو دینونو اقلیتونه دي د خپل ځان لپاره خپل خاص دینی مؤسسه یعنی کلیساګانې او نور عبادت ځایونه په داسې هیوادونو کې جوړ کړي چې اکثریت اوسیدونکو مسلمانان دي آیا په دې عقیده لري چې اکثریت مسلمان هیواد کې د دینه مسلمان اقلیتونو کم غړي د دولت کوم لوړ سیاسي منصب اشغال کی آیا به یم باورمند هست که غیر مسلمان رئیس جمهور شوه غیر مسلمان وزیر شود غیر مسلمان قاضی شود اگر به باورمند است راضی است میانه رو اگر نه میانه رو نیست شما ببینید این قانون اساسی شماست در این قانون اساسی شرایطی که برای رئیس جمهور شدن ذکر است شرایطی که برای وزیر شدن ذکر است شرایطی که برای قاضی شدن ذکر است در هیچ کدام ذکر از اسلام نیست دا به که نشته چه رئیس جمهور دی مسلمان وي پس د جمهور د رئیس جمهور فصل راوړوي هغه کې لګي د افغان مور پلار د مزګېدلې په بشري جنایاتو باندې به متهم نه وي فلان او فلان فلان دا به نه وي دا به نه وي دا به د اسلام ذکر به کې په قطعي ډول نشته چې مسلمان دي ها یو څوک به وایي چې کدا مورد داسې وایي چې ټول افغانان مسلمانان وایي ټول افغانان نو الته به کې دا ویلي چې هر افغان د انتخابولو انتخابېدلو حق لري هر افغان د انتخابولو او انتخابېدو له حق لري خو د هر افغان تعریف دلته دوی مخکې کړی ده چې د دې خاورې هر اوسیدونکی افغان دی که هغه مسلمان دی که نه مسلمان دی که هندو دی که سک دی که هر څوک دی هغه افغان دی اوله افغان تعریف کړی چې افغان هغه چا ته ویل کېږي چې په دې خاوره کې اوسېږي په دې کې ټول شریک شول که مسلمان دی که نه مسلمان بیا وروسته وایي چې هر افغان د کاندیدېدلو او د کاندیدولو حق لري نو معنا ده چې هر مسلمان او نامسلمان د کاندیدېدلو او کاندیدولو حق لري دا قانون اساسي په افغانستان کې د کافر د پاره د ریاست جمهوریت ته د رسیدلو لار خلاصه کړې ده او د دې اجازه ورکوي ورته ځکه چې اولی افغان تعریف کړی چې د دې خاورې هر اوسیدونکو بلا استثنا او په غیر د دینه چې دغه د دین او مذهب او رنګ او خټه ته وکتل شي بلکې د دې خاورې تابعیت چې څوک لري افغان ده ورسته بیا وایي چې هر افغان د کاندیدولو او کاندیدېدلو حق لري نو معنا دا چې هر څوک چې کافر وي او که مسلمان وي خو چې افغاني تابعیت لري هغه رئیس جمهور کېدل شي قاضي کېدل شي وزیر کېدل شي او لوړپوړی مسؤل کېدل شي که په دې باندې څوک باور لري نو هغه منځلاري او که نه لري نو هغه کندلاري همدارنګه وروسته وایي چې آیا د هغه قانوني نظام تطبیق مني چې په دې ټینګار کوي چې قوانین باید د یوې ډلې نه وي یعنی د مسلمانانو د نه وي باید قوانین د داسې وي چې ټول ور باندې راځي وي دا مني چې داسې قوانین د موجود شي چې ټول ور باندې خوښ وي یوازې د یوې ډلې قوانین د نه وي که چیرته دا مني نو دی منځلاری او که نه مني نو دا توندلاری نو دا د دوی هغه محددات یا هغه معیارونه دي چې دوی منځلار اسلام ور باندې تعریف کړی دی د منځلار اسلام په اړه باندې د دوی نورم ډیر وضاحتونه شته ده خدا چې وخت اوس تنگ دی تاسو بم کې دې شي خسته یاستئ نن خبره په همدې ځای باندې غوڅو راتلونکي درس به امید ده چې په دې باندې وي چې دغه منځلاري اسلام د خبرولو او د توندلاري اسلام د له منځه وړلو لپاره دوی له کومو لارو چارو، کومو وسایلو، اسالیبو او طریقو او اشخاصو، مؤسساتو او جهتونو نه کار اخلي په اسلامي نړۍ کې او په خاص ډول په افغانستان کې کم جهتونه باید تقویه شي چې معتدل اسلام رامنځته کی او کم جهتونه باید لمنځه یوړل شي او ضعیف کړی شي چې د توندلاري اسلام تر شا ولاړ دي زه فکر کوم چې اوس به موضوع د شواهد او دلایل په رڼا کې واضح شوی وي چې دوی منځلار اسلام چاته وایي منځلار مسلمانان دوی چاته وایي او منځلار اسلام څه ته وایي په حقیقت کې دا امغه وګوره دې مواد ته یا دغه محددات یا دغه معیارونه ته چې ګوره دا ټول لوي مخې کفري معیارونه دي نو دا کفر که څوک سره مني هغه منځلار یو کینه مني هغه توندلار نو که دې چاته وایي چې ته مرتد شه یا ورته وایي چې ته ملحد شه هغه نه مني ورته وایي ته مسلمان شه او د اسلام کې وي دا شیان شته د پروا نه کوي دا د نوې اسلام چې ته په دې کې دا ټول چلیږي په دې نوې اسلام کې نوې متمدن دیموکراتیک معتدل اسلام په دې کې دا شیان ټول چلیږي ادای محددات دي کدا په کې نه معنی نو بیا هغه ته اصلا هغه ډول مسلمان بیا نه یې د تا اسلام بیا د غرب په نسبت نه لای نه ده او تعریف ما د تاسو خدمت کارز کړ دوی په خپل وای چې موږ هغه ډول اسلام منو چې د غرب په لار وچلیږي غرب سره فرق نه وي نور نړیوالو نظامونو او نړیوالو قوانینو سره مشکلات نه وي دا ټول هغه شان دي ورونو چې موږ او تاسو د استادانو په حیث باندې د معلمینو په حیث باندې د پانتون د استادانو په حیث د محصلینو په حیث دې مسایلو ته باید لږ جدي او په علمي شکل باندې د عواطف او احساساتو نه لږ لري په علمي استدلال باندې ورته متوجي اوسو او خلکو ته وایو نو بیا تاسو ته د امریکایانو دا ټینګار د دې اهتمام هغه حقیقت در معلومیږي چې ولې دوی هر وخت چې مذاکراتو خبره کوي وایي چې قانون اساسي به د تبلاس نه وړاندې کیږي دا په خپل حال منل کیږي په قانون اساسي کې به تغییر ناراضي په قانون اساسي کې به ځکه تغییر ناراضي چې دا له سره تر پایه له کفر داسې ډک کړی دی چې د ابو جهل قانون هم دغه سنو د ابو جهل په قانون کې بوتان مطابق دی چې د خپل خدای غاڼه د خپل خدایان غاڼه هغه ته کې د علو د فوقیت حق حاصل و د دې په قانون کې اله ته د فوقیت حق حق حاصل نه ده یوازې تزیینی ماده په شروع کې راوړل چې د افغانستان دین به اسلامي نو که چیرته دا ماده رښتینی وي چې د افغانستان دین به اسلامي نو دې معنا خو باید دا وي چې شریعت ټول احکام باید اسلامي وي فیصله باید د اسلام په بنیاد باندې وي خارجي سیاست باید د اسلام په بنیاد باندې جوړ وي جهاد باید دلته عملی وي شریعت باید تطبیق وي حدود باید جاری وي دوستی او دښمنی باید د مسلمانانو او د کفارو سره په هغه بنیادونو باندې وي چې هغه په اسلام کې ده سود باید دلته حرام وي حجاب باید دلته لازم وي پردي پوزونه باید دلته پرې نه خودل شي هغه باید وشړل شي دا د اسلام معنا ده کنه نو دوی یوازې زینتی او ماده مخکې راوستل د دې په خاطر چې خلک ور باندې تخدیر کی خلک ور باندې بهوش کی لکه د بهوشي پچکاری نه چې ورته پیچکاری ډاکټر ورته ورکی بیا نور څه د هر څومره ګوتې متې پکې وایي زخمونه کې هغه بیا څه احساسوي نه ځکه هغه یو له تخدیر کړی وي نو دوی هم یو افغانان تخدیروي په دغه سه ماده باندې ورسته بیا میا مادوار د قانون داسې له شیانو نه ډکړی چې د اسلام حقیقت به خل منځه وړي د دې قانون اساسي د موادو په اړه باندې د منګه یو څه شفوي درسونه شته دي امید ده چې تاسو ته په پلاس درشي قانون اساسي دا ټول ماده تقریبا پکې څېړل شوې دي او شرعي تفسیر ور باندې شوې ده دغه نه ورسته دی بیا هر څوک د خپل انفرادي ایمان غم وخوري چې زه مسلمان پاتې کیږم کنه د دې قانون په منلو باندې یو ور د خپل ګریوان کې سر خته کی چې د دې قانون په منلو باندې زه مسلمان پاتې کیږم کنه تفصیلی تاسو د مقدمې نه شروع ورته وکوي بلکې د دې باچې کې د اول لوی ګوري د متعال خدای له دربار څخه هیله کوم ترڅو بلکې د کرزي هغه د توشیح هغه د جملې دي د متعال خدای له دربار څخه هیله کوم ترڅو دغه اساسي قانون د اسلام د مبین دین د حکمونو پر رعایت سره د ملي یووالي د ټینګښت د دیموکراسۍ د هدفونو د تحقق د مدني ټولنې د جوړولو د ټولنیز اقتصادي اجتماعي سیاسي او فرهنګي سوکالۍ او د دولت او هیواد د خلکو د لارې ډیوه شي مدني حقوق همدارنګه دیموکراسي د دیموکراسي د هدفونو تحقق د لید په دوا کې ځای لري ورسته بیا تاسو چې په دې مقدمه کې ګورئ یو خدا چې په دې ټول قانون اساسي کې له اول صفحې نه اول ماده نه ول تر اخره پورې د شریعت نوم نشته پکې د اسلام ذکر پکې راغلی ځکه چې شریعت خپل معین تعریف لري شریعت د اسلام تقنینی او تشریعي هغه برخه ته ویل کېږي چې د انسانانو عادلي او حقوقي قضایا حل فصل کوي کله هم د شریعت نوم پکې نه دی اخیستی د تل لپاره اسلام چا چې دا قانون اساسي تدویناوه جوړاوه ډاکټر موسی معروفي له هغه نه پوښتنه وشو د دې د اعلان په ورځ باندې چې تاسو دلته د اسلام ذکر کړی دی په دویمه ماده کې چې د افغانستان دین به اسلام وي او د اسلام په خلاف بل قانون نه جوړیږي د دې نه د تاسو مراد شریعت دی هغه په خپل ورته ویل نه ما په خپل غوګو اورید وینا د دې نه مراد شریعت نه ده ځکه چې شریعت مختلف بیلابل تعبیرونه لري حنفیان یو ډول تعبیروي شافعیان بل ډول مالکیان بل ډول حنابلې بل ډول او شیعه بل ډول او تقنینی مواد باید د اختلافي مواردو نه لري وي نو وای دلته مراد څه شه ده وای مراد دا ده چې د افغانستان د خلکو خدای یو دی بس خدای یو ده نور شریعت مریت د شان نه لري د امغه قانون دی چې امغه اسلام د چې دوی وای چې به شریعت اسلام نو ورونو اندار خم ته په دې د بچا کې وای وای چې د خلکو پر اراده او دیموکراسي او د ولار نظام د تاسیس لپاره په دې بچا کې دا هغه دي احکام دي د خلکو پر اراده ولار نظام د اله په اراده د شریعت په خوخه نه د خلکو په اراده یعنی حاکمیت علیا یا سورانیټي دا به خلکو ته حاصله وي پکې اله ته به نه وي حاصله د دیموکراسي په بنسټ باندې ولاړ نظام به وي ورسته بیا همدا رقم ته په نورو ټولو موادو کې تقریبا په قسمه قسم ډول باندې کفري موارد دا پکې ځای په ځای شوي دي او په دې باره کې ان شاء الله تفصيلي څېړنې نور علما هم لیکلي دي او موږ هم یو څه خواري ور باندې کړې ده نو دا داسې یو شی دی چې کې په موږ ټولو پورې اړه نه لري موږ ور پورې نه لګېدلو دا چې د موږ ژوند تنظیمول غواړي موږ د موږ د دنیا او د آخرت د چارو لپاره یو د لارښوونې یا د ام القوانین په حیث باندې مطرح کیږي نو موږ د افغانانو د مسلمانانو په حیث په دې حق لرو د دې حق لرو چې دا باید د خپل دین پر رڼا کې وڅ ځکه دا خو تحمیلي شی ده دا خو د انګریزانو د امریکایانو د اروپایانو د دوی په زور باندې په موږ باندې تحمیل شوی ده موږ باید هغه ډول قانون انتخاب کو هغه لار انتخاب کو چې هغه باندې موږ د الله سره تعامل کوو د الله له عذاب نه په باندې خلاصيږو په دې شان خو موږ د الله له عذاب نه نه خلاصيږو نو خدمت کې مې دا خبره د تارز کوله چې د دغه ډول موارد سره کاغه د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه ده که قانون اساسي ده که منځلاره اسلام ده که دوی څه ته توندلاره اسلام وای دغه مفاهیم سره یا د ازادۍ دا مفهوم د شدوی په کوم تعبیر باندې ازادي تعبیروي د مسایلو سره لږ علمي جدي او اکاډمیک تعامل ورسره وکوي او خلک دغه د نصوص سره مخامخ کی ورته وایي ګوري په دې کې دا شی دا په دې کې دا شی د دې معنا دا دا د دې تفسیر دا د دې شرح دا د دې قید دا د دې وضاحت دا بیان ده په دې مسایلو باندې بیا د دې ولس د خلکو د ځوانانو په علمي ډول سر ور باندې خلاصيږي او د مشکل مخه نیولای کیږي په کنځاو باندې دا نه محل کیږي یوازې په دزو په توپونو باندې دا نه حل کیږي ترڅو چې دا ولس مسلمان دی د اسلام لپاره قرباني ورکړي